اتباع د ما انزل الله او دریم توحید او رد شرک دو داوی ذکر کړی وی تسلی او اتباع د ما انزل الله تسلی و کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج اتباع د ما انزل الله اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم په دې باندې بیا تفصیل شروع کړو ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم واقعا آدم علی السلام او ابلیس په دې دویمه داوا په اتباع د ما انزل الله باندې وګوره ابلیس اتباع د ما انزل الله نکړه نو الله لعنتی کړ او د ابلیس هغه وسوسه آدم علی السلام ته چې پای باندې هغه شجرې نه خوراک وکړو دغه یو ظاهری سبب جوړ شو داوی د دا جنت نه دوتو نوس د دې واقع د آدم علی السلام د واقع په تناظر کې د دې زینا یو سلور زلا په لفظ د یا بنی آدم سره خطابات دي د دغه واقع په تناظر چې دغه واقع خمولی ده شیطان ستاسو نیکه دوکه که نو غره تاسو دوکه نه کی د دې خبرو خیال سات نو دا سلور خطابات دي او هر خطاب کې یو مقصد ده یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم دلته د خطاب کی تذکیر بالنعمت او مقصد لباس ادا خی نعمت یاد کې دا لباس یو مقصد لري ستاسو نیکنه خو جنتی لباس وېس خو تاسو نه دا ظاهری لباسونه باسي بربندم نکی شیطان به تاسو نه دا لباس وباسي خیال کوئ یا بنی آدم اے اولاد د آدم علی السلام قد یقینا انزلنا علیکم لباسا مونږه انزلنا را لېګل دی یعنی پیدا کړي ستاسو د پاره لباسن لباس یواری سواتکم چې پټي یواری سوآتکم چې پټی ستاسو بدنونه دا لباس سره ستاسو بدن پټی وریشه او د پاره د زینت یو لباس کې فائدہ دا بدن وجود پټیدل او دویم زیب او زینت کېدل دا دو مقصد دی غټ یو بدن پټ شي نو د سړی بدنم پټ شو د ګرمه یخنه نم بچ شو بل دا د چې حیام په حیا شو لباس سره ځکه چې زناور او انسان کې دا فرق دی چې انسان لباس چولی او زناور بربند ګرځي دا د حیوانیت او انسانیت منځ کې امتیاز دی یواری سوات کو مغرب سو کړل ای دا لباس سویس د انسانیت نه نو بربند کړ حیوانیت ته بوت دا وی ترقی دا لکه ترقی دا کدا زوال ده انسان لباسو نو ترقی پکاروا ای پشار علی لباس ته اوس بربند کړ واپس حیوانیت ته بوتل وریشه او دا لباس زینتم ده یو به بدن پټ شو په بدن سره د ګرمه بلباس سره د ګرمه یخنه نه بچ او دویم حیا په حیاش خدریم وریشا خیسته پخکای د لباس سره خلک خیسته ښکاری وی الناسو باللباس د انسان چې انسان دی په د لباس نه انسان ورنه حیوان او انسان کې دا فرق دی ابربن ګرځي او د کپڑے چولی نو دا زینت ته او خيسته پخکاری حسن دی وګوره بیا دا لباس هم ولا عجیب لباس دی کدا سیوا چې دی سړی یو تان بازار نه راوړو د سر نه خپو پورې ځان نه تاوو نو د قبر مړې په کې ښکارې ده نو ولیکن هغه جکه جوړه کپڑا سو میټر راوالی او دا درزی وته کینچیونی سه ټوکړي ټوکړي کی آینا بعد یو غنډي خسته لباس سی جوړ شي کمیس پرتوګ لستونی گریوان ارسه پکې خمه زیدا نو سړی خسته ښکاری وریشا دا زینت یو خدا ظاهری لباس ته یو بل لباس هم بیشته دا غیم خیال کوي او لباس التقوا او بل سره لباس او جامه د تقوا دا د تقوا والا لباس هم اختیار اسنه ظاهری خو پټه خو باطینی تور بربنده بے حیائی فحاشی ذالک خیر دا د لغوره ده او ذالک من آیات الله دا آیاتونه او احکام د الله دی بیانې لعلهم دې د پر چې دا خلک یې ذکرون نصیحت ته قبول کی او عمل کې راوي لباس واچي چې پرده پیرایشي خيسته ښکار شي او لباس التقوا اختیار کی چې روحاني اعتبار سره د د جاموي او اخرت کې کامیاب شي د لباس د پاره اصول دي شرعي لباس چاته وای شرعي لباس اسلام یو خاص ډیزاین نه مقرر کړي وجداوا اسلام افاقی مذهب ده علمگیر ده په ټوله دنیا خور دی او مسلمان ټوله دنیا کې دی یو خاص خطه پورې خاص نه دی که چرته یو خاص طرز د لباس او ډیزاین خاص کړي وي نه ټوله دنیا کې نه چلے مثلا د هندوستان د بری صغیر والا لباس شرعي کړي وي چې لکه داسې کمیس پر تو باچا وی لکه د هندوستانیان چې چې پاکستانیان نو دا به افریقې سره نه چلید د افریقې مزاج بدل ماحول بدل د یورپ سره نه چلید او که د یورپ لازم کړي وي دلته نه چلید که د افریقې هغه لازم کړی وي په دې نورو خطو کې نه چلی ځکه د هرې خطې دغه موسم مطابق د هغه روایاتو مطابق خپل لباس نو شریعت اسلام یو خاص قسم یو خاص ډیزاین نه بلکې اصول خل چې په دې اصول برابر کې بیا د تاسو د روایت او خطه مطابقي ډیزاین د ستا د خطي ډیزاین د ستا د روایاتو مطابقي خو اصول لې پکې دا معنی دا نظر شي چې دا اصول کله مد نظر شو دا که ار ډیزاین دی د کم خطه د روایات هم دینو دا بسی شرعی دی بسی اصل خبره ده مو خلک بدی نه پویګونو مونږه دا لانجی جوړی کړي تبلیغی وای دا ما چې کوم کورتا چولې ده کنه نو دا بس اسلامی او شری لباس مولوی سوي زما دا دا عرب وای زمونږ غدا نه نه دا ټول دي خو چې هغه اصول پکې مد نظر شي بس اصول هغه اصول یو دوه ته خو قران اشاره وکړه دلته انورم د قران او د حدیث دا اشاراتونه معلومیږي یو دا دا د زینت لباس سړی پکې خخ کاری که یو سړی داسې ډیزاین کړی دی چې پکې یو شیخ کاری بد نه دا بیا لباس نشي چای کې حسنی سړی خيستخ کاری سبل شان غونتی کار کړي ډیزاین نه روایت سر برابر دی نه خطه سر برابر دی ځان نه یو لوخي جوړ کړي دی خلق کاری نه زینت وي او دریم دا چې دا لباس با نیم ننګانی اخو بس هغه ستریلی نه معلومه مش بل دا دا چې دا با ډیلی کولو بی ټیټ او چش چس بنی ډیله او کولو ځکه چې لباس کې دا د شریعت په اصولو کې چې دون ټیټ لباس بنی چې د بدن ساخت پکې بوټ بوټ روزي او ښکارش لکه تنگ پینټ دا ټیک د چې بظاهر کې کپڑا غوسته دا خو لیکن هغه ساخت پکې ټول ښکاری اساخ پکې بوټ بوټ روته ده نو دا اصل کې دا ستریلنه خلاف دی ساق خو پکې ښکاری ټول نو کولو وای ډیله وای او بل دا ده چې دغه لباس به حرام ني لکه سړی د پاره رخم حرام دي کنه دغه رنگ نو بل شرط دا دی پینزم تقریبا غړ غړ ادا دی چې دا غیر مذهبي شعار والا لباس بني مذهبي شعار مذهبي شعار لفظ به سر لګوي علاقائی روایت تی بیا خیر هغه د شریعت نه خلاف نه دی خو چې مذهبي شعار دی مذهبي شعار څه دی لکه مطلب د سکانو اپټکه دا یې شعار دی مذهبي هغه طرز نو سپټکه شته خداوی هغه خاص انداز سره دی د شعار یا لکه مثلا د يهودو ټوپه نو د يهودو ټوپه لکه زمو غوندینی عدل ته دقم رو معمولی غوند شیخ نو يهود لره نخکاری دا يهودي دی دا دا وسغي مذهبي شعار جوړ شي یا د عیسایانو ټي دلدا دا د عیسی دی شعار نو دقه شرط به بگی چې دا با د بل مذهب مذهبي شعار نه ان که مذهبي شعار نو روایتي لباس نو خیر دی څنګه روایتي دا دی چې آی کې د مذهب سره خبره خیال نه ساتلی شي خود د خطه لباس لکه هندستان کې هندستان کې پاجاما او کورتا پاجاما پیجنې دای د کپڑے نه داسې تنګوند پرتوک جوړ کړي یا لکه زمونږ دلته وګوره نو زمونږ کمیس او پرتوګ دی نو دا کمیس پرتوګ مسلمانه مچولې دی او دا که په دې پیښور کې او یا په جلال آباد کې سکه او هندو یې هم دغه سې چولې دا اوس مذهبي نه روایتي لباس ته دی خته بیا خیر اکه یو شان راغی را دیش پروا نشته نو بهر حال تقریبا سلور پنځه اصول دي د لباس چې د دې خیال باور کې ساتلی شي کله چې په دې سلور پنځو اصولو لباس برابرو بس دا شرعي لباس دی هغه خاص ډیزاین نشته چې دا د شرعي وي برحال نو دا خدا لباس خبره شو دویم خطاب یا بنی آدم دلته تحذیرا اتباع شیطان شیطان ته بیداری مکوي یا بنی آدم یا اولاد آدم علی السلام لا یفتننکم الشیطان گن کی دیوانه شي تاسو لره شیطان فتنه کی دیوانه شي تاسو لره شیطان کما خرج ابویکم لکه څنګه چې سیوسا سمور پلار من الجنت د جنت نه ينزعنهما لباسهما وستي و د دې دواړو ناغه د عزت غ جامه لوري او هما چوخې دې دواړو ته سواتهما د دیغه مرتبه درجه او بدنونه انه بشک شیطان یراکم تاسینی هو دا انه شان دا یراکم هو ویني دا شیطان تاسو او قبیله او دا دا ټبر او قبیله من حيث دا سزن لا ترونم چې تاسو نه څه مطلب یعنی دشمن چې دی نو دا دا مقابل سخت دی مقابله سخت ده وجه دا ده په نظر ناراضي کم دشمن په نظر راضي معلومي نغه سره مقابله اسانه او دا دشمن داسي دشمن دی چې په نظر ناراضي نو خطرناک دی او ار وخت عمل کولیش نه نه بشک موږ جعلنا شیاطین ګرځولی شیطانان اولیاء دوستان للذین دا کسانو لا یمنون چې ایمان دروړي هغه بې ایمان خلک خو ډیر متاثر کی و اذا فعلوا فاحشه رد په دلیل د مشرکین مشرک سره دلیل سره چې د شیطان اتباع کوي و اذا فعلوا فاحشه کله چې دوی کوي د یو بهایه کار قالو دی وجدنا علیها بانا مونږ دلی دی مونږ په دی باندې خپل پلار نیکو والله امرنا بها او الله حکم کړی دی مونږ ته په دی باندې دا اصل کې د لباس خبره او د غي زمن کې راوړه فاحشین مراد دلته بربند توب دی بربند ګرځي الکه بربند والی ګرځي وای وجدنا علی ابانا پلار نیکم داسې کول لکه یورپ او مغرب بربند ګرځي پلار نیکم دغه سه بربند ګرځیدل دا د عربو کارو مکه والا ای چې بکله طواف کو نو په طواف کې به بربند طواف کو لباس به استا او شیطان دوک کړیو کنه شیطان غلط کړل څنګه په بربند لباس د دغه ولې کو طواف ولې کو دوی به علم شیخانو به علم شیخین نقصان کوي سړی علم جنی خبره دیز د کړي وا چې عبادت به په حلال لباس کې کې حرامو کې باندې کې الله قبلې خبره خو خوا دی وی یاره زمونږ دا کپڑے او لباس خو د حرام مال او آمدن دي اوس چې طواف کو نو په حرامو کې به کو نو دا طواف او حج او عمره هم قبول نشي سبه وکړل رابلل منجور لبرالل د بیت الله منجوران بو کنه متولیان ایته به وی سیب دا جامع د مال راکا چې په دې کې زه حج عمره وکم جامع دا شمو غونډه نه خو صادر کنه لنګ او صادر نو هغه به ورله ورکړه نو منجوران لږ وو او حج عمرې له راتلونکي خلک ډیر وو نو د منجور هغه لباس ټولو ته نه رسیده نو چې چا به منجور نه واغش پای کې به تواب موافقو نو خپل به مل ورکړي او دا هغه به مت واپس کړي دام پکې مزه وي خو چاته چې به ملاونو شنای بس وکړل په بربند به واخته شو دا په بربند داسې نظریه باندې کول ګینه لکه سړی وی چې لکه دی عقل نه لر بربند ولې تواب کوي دا هغه یو عقیده ده دا هغه عقیده په بنیاد لګیای چې حرام نه دی پکار نو حلال منجور صاحب سره دی بزرگ صاحب سره هغه غټولو ترسینا نو په بربند اخته شو او بربنده بداوا چې سړوبا دروازه او خزه به د شپې طواف کاو په بربنده باندې په دغه واج او خزه چې به طواف کاو نو سبه وي او د طواف دوران کې به یو لاس مخ ته خو یا به شاته روان ځانې بربند کړه لکه لاسونه په وریګ دی په بربند باخته و وی به خزو بداوي الیوم یبدو بازو او کله فما بدا منه فلا احله زکه ټوله بربند مو کلهګه بربند هم نو خپل بربندوب چاته حلالوم نه تا ګوره ما بربند چې ته بربند روانه خلک وته خامخا ګوري نو نو دا به په بربند تواب چا به ته داس کوي و اذا فعلوا فاحشه فاحشه وکړه بربند تو قالوا وجدنا علی ابانا پلار نکم داسې کول دا خو ټیک ده خو والله امرنا بها د په کې کم زین راوېس اوس په پوي شوې ها والله امرنا بها الله حکم کړی دی چې په حرامو کې نه کیږي نو موږ زکه استیری دا مطلب شو کنه والله امرنا بها الله راته ویلي نو ګره په الله حواله ورکړه نو الله خدا نو ویلي شریعت خدا وی چې حرامو کې مکوي خدا خو نه چې ځان بربند کا نه ځان بربند کو حواله پچا ورکړه په الله قل ان الله بشک الله لا یامر بالفحشاء حکم نه کوي د به حیا په کارونو اتقولون ایتا سوای الله په الله باندې ما خبر لا تعلمون چې علم نه لره ور بل مې نتیجه وکړه علم نه لره ګینه کې علم لره نه بربند توپ خو به نه کو کنه نو به علم د وجه نه هغه مسله باندې عمل کو چې په حلالو کې وکړو حلال وسرونه نو ځان بربند ک قل امر ربي بالقسط ورته پیغمبره امر کوي زما حکم بالقسط په انصاف ادا انصاف خبره کوي د بهای فحاشه نه کوي دا وسغه درې ما داوش توحید او رد شرک دا خدای مخ کې سرم لګی دا لا یامر بالفاشا بل امر بالقسط خو مراد د قسم توحید او د قسم مراد حیا ده حکم کوي زما رب بالقسط په حیا په برمنټو بنا دا خو د ربط مناسبت سره معنی او مونږ وې دې کې اوس هغه درېمه داوا د توحید او رد شرک قل ورته پیغمبر امر ربي حکم کړی د زما رب بالقسط په انصاف توحید ابن عباس وای لا اله الا الله واقیموا وجوهکم عند كل مسجد واقیموا وجوهکم خاص الله ته توجه کئ اقیم وجوهکم توجه الی الله توجه خاص الله ته او کیند کل مسجدن په وخت د هر جمعات کې د دن کېدو په وخت د هر جمعات ته د دن کېدو جمعات ته ننوځي نو الله ته خالصه توجه کا ځکه جمعات کې به عبادت کې نو دیو جن توجه ور الله ته سینا چې توجه دی دنیا ته ده جمعه ته نه نوته نو اقیم وجوهکم برابر کې خپل مخ برابر کې خپل توجه عند کل مسجدن په وخت دا داخلي دو د هر جمعات کې او یا مسجد ذکر ده مراد ته سجده ده سجده ته مراد ده دا معنی خازن کړي ده واقیموا وجوهکم عند کل مسجد برابر کې خپل مخ او توجه الله ته عند کل مسجدن په هر سجده کې یعنی مطلب اجلو سجودکم لله سجده خالص الله لکوي او دوه رابله الله مخلصین له دین خالص کون کی الله لرا الدین دا چغه چغم الله ته خالص ای سجده وم خالص الله ته کما بدا کوم لکه څنګه چې پیدا کړی اول زل تودون نو دوباره بم بیا پیدا کړي څنګه مول پیدا کړي نو دغه سي دوباره بم بیا باس کوي ځان ته بم دري حساب بد سر کوي فریقن هدا یو ډلا هدا هدایت والا دا و فریقن بل ډلا حق علی مزلالا ثابت شوی دی پای باندې حکم د گمراه نو د دې دوه ډلو سر به حساب کتاب انهم بشکدی تخذ الشیاطین دینی ولی دی شیطانان اولیاء دوستان من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو نه ويحسبون او خیال دی ګمان دی چې انهم مهتدون دي دي پسملار اهل بدعت او اهل شرک دي کړه شیطان دوست کړي نو د شیطان اتباع کوي په شرک او بدعت کې اخته دي ويحسبون او ګمان کې چې انهم مهتدون دي پسملار دي هغه شرک ته تعظیم وي او بدعت ته ثواب وي نو د شیطان په اتباع کې اخته دی واغه دین غني دریم خطاب یا بنی آدم اے اولاد د آدم علی السلام دلته دریم خطاب د پاره د رد شرک فعلی اے بنی آدم اے اولاد د آدم علی السلام خذو زینتکم واخل خپل زینت واچو خپل لباس عند کل مسجدن په وخت د هر عبادت کې مسجد په معنی د عبادت د هر عبادت په وخت کې لباس خاص کرواي چره لباس واغونده بربند باندې مکوي لکه مکی والا چې په بربند توافونه کول بلکې خضوع زینتکم عند کل مسجد هر عبادت وخت کې یا هر جمعه تم جمعه تزید الله دربار ده نو لباس خو ګره لباس لپاره لفظ سه استعمال خذو زینتکم لباس خو وی مسلمان خو بربند نی خو لیکن جمعه ترازی عبادت لرازی نو زینتکم اغه لباس واچو چې د زینت دیو جن دا مسله د فقاو لیکل ده کنه چې مونږ با او جمعه تراتک به اغه لباس کی چې په کم لباس کې سړی غم خادلت لیش دا سه لباس چې هغه د غم خاده د تګ نه دی نو جمعه ته مغی کې ناراضي مثلا دو درې صورت یو سړی پرتو خواغسته ده خو کمیس ایسته ده کمیسی سی ودکیږي کله کله خلکو عادتي بغیر کمیس ایستو ولا خوب نه ورزي خو چرته دیو د بغیر کمیس بار روزي او عدل زی نه دقه زی مسکبم دانی داسې نه مونږ کې بغیر کمیس دی مونږ شروع کړي نو مونږ به وشي خدا ادب نه خلاف دا ولی ستر د عورت خو د نامې نه ګوډو پورې د سړی خو بس فرض خو پوره دی خو د ادب نه خلاف دی زینت نه دی دا د ادب نه خلاف دی دا مونږ مکروه دی فقاوت مکروه وي مکروه څه ته وي د آداب نه خلاف ته مکروه وي د ادب خلاف شي د مکروه دغه رنګ یا لباس داسې دی چې د پاک خو خیرن دی خیرن جدا شي او پاک جدا شي مزدورکار سړی دی خټو مټو باندې یا مثلا دیګمار او باورچی دی او هغه کپڑے پاکی دي خو سم هغه صحیح د لوګو او د صحیح تورې وغیرہ خرابې کړي دا ګوره مونږ وې دا خطاب دی خو مقصد پکې څه دی رد شرک فعلی دی نو ګوره خذو زینتکم لباس واخله پزان حراموي ما زینت باز خلک پزان حرام خزو کې دی دا زیړ رنگ را باندې راس نه دی او دا شین رنگ چې واغوندم څه چل را باندې کیږي نو پزان په یو غلطه عقیده غرنګونه بنکړي لباسونه بنکړي نو دغه رنګ ځکه قران وی کلو واشربوا ولا تسرفوا څه مطلب خوراک شي نه حلال استعمالوي د اسکاک حلال استعمالوي ځان نه حراموي نو زینت استعمالوي د ځان نه پزان مه حراموي دا رد د شرک فعلیش ولا تسرفون یو معنی دا ولا تشرکو مطلب په دې خوراس کاک لباس کې شرک مکوي تحریمات دا غیر الله یادای ولا تشرکو او اسراف هم ده ولا تسرفو په دې خوراک سکاک لباس کې اسراف مکوي الکه اسراف سی په لباس او خوراک سکاک کې په پوشاک کې خوراک کې درې خبري د حاجت نه زیات دا اسراف ده حرام استعمالول دا اسراف ده او حلال حرامول یا حرام حلالول دا اسراف ده اسراف درې خبرې شي په شپه حد نه زیات شي دا مصرافي سل لګي او ته زر لګي اسراف شي الکه غزر چې ضایع کې یا سل په ځای دوا سو لګي نو دا سل اولګوا او دا سل د الله په نامه ورک په دین اولګوا یا بستا بل ځای په کارش نو اسراف یو دا دی د حد نه زیات د ضرورت نه زیات حاجت نه زیات حرام استعمال ولم اسرافی حرام استعمال کې دام اسراف شي او حلال ته حرام ویل تحریم پکې کول دام سره اسراف ته ولا تسرف نو ولا تشرکم شو ولا تسرفم شو دواړه معنی پکې راځي دا یو نصرانی طبیبو ډاکټر حکیم هغه علی ابن حسین ابن واقد یو بزرګ دی هغه ته وی چې تاسو دی کتاب قران کې ډېرې خې خبرې دي یو خبره ده یو کمه پکې پاتې شوی سره وی لیس فی کتابکم من علم الطب شیون علم الطب پکې نشته هر څه پکې شته خو طب پکې نشته وای اول علم و علمان علم الادیان و علم الابدان علم دو دي کنه یو علم ادیان دی بل ابدان دی د دینونو د مذهب بیان او بل د بدن بیان علم الادیان او علم الابدان نو تاسو د کتاب کې ادیان شته خو ابدان بګې نشتا او دا دوه بنیادی علم دي ناغه وتوي چې قران کې شته خو ته پینې پوي او قد جمع الله تعالی الطب كله فی نصف آیت من کتابه ستا ټول تبه په یو آیات کې منا په نیم آیات کې راجمک وګوره قران نیم آیات ته کنه وکلو واشربوا ولا تسرفوا بس ولا تسرفوا کې خبره ختمه دا دا ټول طب سره لوبه لوبه با خلاصه شو چې ولا تسرفوا زکا علما وای کنه چې د تمامو مرضونو بنیاد او جړه څه شی ده معده ده معده دا معده بنیادی ځای معده نه دا تمام مرزونه بیماری پیدا کی دا خوراک ځای ده معده صحیح نه و نو مس قسمه قسم مرزونه پیدا معده خراب ده پسر درد ده معده خرابه ده وجود کې نور نقصانات پیدا کی او معده دام ده چې خوراک په معده کې د حد نه زیات شونه سبب پیدا شي مرزونه پیدا شي نو دیو جنا علما وای المعده بیت الدای بیت الدا دا معده د مرزونو جاله ده اول حمیه راس کل دائن او پریز پال دا سره د هر بیماره علاج ده دیو جنا یو دور کې الکه خبرې کومم چې نه کوم درسم ختمول دي خدا وبکو کله مخیال نینو بس اخوا روان شو نبی علیہ السلام لا مصر بادشاہ څه تحفې را لېږلې وې مقوقس د مصر بادشاو دا ماریه قبطیه هم اغرا لېږلې وه چې نبی علی السلام وینځه او بیا ته ابراهیم رضی الله عنه پیدا شو او دا بغلت البیضا سپینا خچر ملاغر علی غریوا توفا هدیه او یو ول طبيب را لګل او ډاکټر دا به د مدینه د خلکو علاج کوي وته واپس ته ضرورت نشته ولی وې د ته زکه ضرورت نشته مونږ ال خرو چې اوګي شو او هغه وخت لاس اوچتو چې لا ماړ نیو ولا تصرفو ضرورت د ډاکټر نه پیخې خرو ال چې اوګي کیګو او بس کو الا چې لا ماړه نه یو نن موږ څه کو وګیو کړیوګي ار وخت له خوځيږي مسلې پیدا شي او بس کو کلا چې په زور رانه سو مخه اوچت کیا تر دې زه ماړو شو نو مرزونو مسلې پیدا شي خو ته بهر حال ولا تسرف انه لا يحب المسرفين یقینا الله نخوخی د حد نه زیاتی کوونکی او شرک کوون قل ورته پیغمبره من حرم زینت الله دا رد د شرک فعلی دی اول تمهید قل ورته پیغمبره من حرم زینت الله چا حرام کړی دی زینت د الله لتی هغه اخرج العبادی چې پیدا کړي او حلال کړي د خپل بندگانو لا الله زینت لباس پیدا ک او دوی چې د پزان حرامي دا بنا چو دا بنا استعمالو والطيبات من الرزق او حرامي هغه پاک حلال رزق ما رزق حرام وای چې دا بخوري او دا بنخوري ملباس قل ورته پیغمبر هيا دا رزق او لباس للذین دا کسانو د پاره د امنو چې ایمان راوړل فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې په دنیا کې هم دا رزق او دا لباس د مؤمن د پاره ده کافر چي چي دی به ستاسو د مخه خوري دنیا کې خدا دا چې خالصتن خالصتن خالص بدا لباس او خوراک ځان لوي یوم القیامت پر ورځ د قیامت مؤمن لا بیا به کافر ته فائدہ نشي غست الته بیا سنشت دلته به فائدہ لی التبنی کذالک هم دارنګ نفصل الایات په تفصیل سره وضاحت سره بیان او احکام له قوم دا قوم د پاره علمونه چې پويږي قل انما حرم ربي الفواحش تحریمات د الله ځان تحریمات م جوړوي راشه د الله تحریمات وینه قل ورته پیغمبر انما حرم ربي الفواحش یقینا حرام کړی زما رب د به حیا کارونه ما زهر منها کم چې ظاهر دي د به حیا نه و بتنو کم پټ دي یوې به حی حرامه کړی د دویم ول اسم او ګنا کول هر قسمه ګنا ول بغیا او ول بغیا زیاته ظلم زیاته بغیر الحق بنا حق او بل دا چې وانتو شکو بالله تاسو شرکو کې الله سره ماغه شرک لم ينزل بي سلطانا چې نه دی را لېګل الله د دې په جواز هیڅ دلیل او بل او دا وان تقولو چې وای الله په الله باندې ما خبر الله تعالی مون چې تاسو سر په علم نشتا به علم خبرې مکوي دا یو څو خبرې وکړي چې دا شین الله منی کړی دی اچ او کته شي نو دا بنیادی سلور اخلاق دي دا څلور بنیادي اخلاق دي چې په دې سره استکمال د نفس راځي نفس استکمال یو حرم ربی الفواحش څه مطلب عفت عفت او پاک دامنی د دا بهترین صفت دویم اغا دا چې ول اسما اسم ګناه ګناه حرامه کړی نو ګناه نه ځان بچ کول دا حلم غواړي حلم غواړي صبر غواړي کنه حلم د ګناه نه ځان بچ حلم صبر نو دا دویم صفت او دریم والبغیا بغیر الحق به علمي نه نو علم نو دا سلور صفات دا بنیادی سلور هغه صفات دي چې دا کله په سړی کې راشي نو د د نفس کمال ته ورسی یو عفت دویم حلم دریم شجاعت او سلورم علم دا سلور بنیادی صفات ولکل امه نجل او د هر یو ډلې د پاره یو نیټه ده اے لکل امتن اے لکل امتن مکذبتن هر یو دروغجن دروغجن کوون کې ډله چې د داغې نیټه ده الله عذاب به پراولي چې دا کومه ډله تکذیب کوي شرک کوي او بیانوي تاسو ته زما آیاتونه نو فمن اتقی چا چې ځان بچ که د شرک نه واصلح عمل یې درست که دا الله رسول په تابعدارۍ نو فلا خوف علیهم نه به یره په دوی ولا هم یحزنون نه به دوی غمجني تخویف والذین کسان کذبوا بیااتنا چې دروغجن ګڼلي زموږ آیاتونه واستكبروا عنها او ځان یې اوچت ګڼلی د دین اولایک اصحاب النار دا اور والا دي هم فیها خالدون دي به دې اور کې همیشه فمن ازلمو زجر مشرکین وته سود غټ ظالم می مدا چا نه افترا الله کذبا چې تړي په الله دروغ لکه مشرک مبتدی او کذب بیا آیات یا درو جن غنی د الله آیاتونه د قران منکر اولای کدا کسان ینالهم رسی بدی ته نصیبهم د دې برخه منل کتابه دا خپل عمل نامه او تقدیر نه کتاب په معنا د مکتوب هغه عمل نامه او تقدیر هغه حصہ به ته ملاویږي د کتاب هغه چې د کوم عمل کړي حتی تر دې پورې زاجاتم رسولنا چې راشي دي ته زمغه استاد فرشته رسول استاد فرشته یتوفونهم د دوینا روح او سا اخلي نو قالو فرشته ورته وي ملک الموت اينما کنتم چرته اينما چرته دیا کسان کنتم تدون من دون الله چې تاسو را مدد کول د الله نه سیوا تاسو امداد کې سشو خدایانم او سره مدد کوي چې مونږ مخلاص کی کنه قالو دی وای زلوا النار شو زمونږ و شهیدو او گوی بو کې اعلان پسیم په خپل ځانونو چې نوم کانو کافرین هم دیو کافر او منکر قال ادخلوا فی اممن تخویف او خروی د اخرت عذاب قال او بو ورتا الله ادخلوا فی اممن ادخلوا فی النار رسو رازی فی النار دلته ولګوا قالو ادخلوا فی النار چرته نه نوځي فنار اورتا کلمہ دخلت امتون کله چې داخل شي وډلا لعنت نو لعنت و یختها په خپل مثل او مرګرو دا وای مخ کې تلی دي کنه دا غټایټ هغه غلط پیران مولیان مخ کې تلی دي مشرکان د پسې به مریدان او شاګردان ورش نو لعنت اختها لعنت وای په خپل مثل او مرګرو او لعنت تاسو را پسې دل تمراله الکه نو دلته بس نه راځي دنیا کې چراته خوشاله وي مرید بنو شاګرد بنو د دمه مفادو الکه تاړو مونږ لرازې نه خواله مطلب دا چې سره وړي نلته پراتلو خوشاله ده دلته سوي لعنت اختها لعنت دی دلته مرا پسې رااله ځکه دلته تاسو پیدا نه ملاويږي کړ حتی تر دې برزت دار کو بیا کله چې را پن شي را جمع شي په دې جهنم کې جميعا ټول نو قالت اخراهم لولاهم او بوي اخراهم اخراهم رستنی منا کشران لولاهم په بار دغه مشرانو کې کشران به مشرانو باره کې وای ربنا زمور و هاولای دا کسان ندي ازلونا مونږه گمراه کړیو د دې د لاس رالو جهنم دی پیر صاحب مولا صاحب د لاس لیډر صاحب د لاس فاتهم ورکی دوی لعذابن عذاب زیفن دو چند من النار دور قال الله وتوی لکلن زیفن هر یو له دو چند دی ولیکن لا تعلمون تاسو نه پویږئ لیکن پویږئ نه الله دو چند ذکر چې یو د خپل سره گمراه او دویم تاسو گمراه کړي یعنی دا خپل زلالت او د ازلال دوا او تاسو را یو د گمراه او دویم په پټو سترګو دی پسې د روانې دو ځان عمل نه خبرو وقالت اولاهم او وی لومبنی انی مشران له اخراهم کشرانو ته فما کان لکم علینا پس نشته د استاسو په مونږ باندې من فضلن س فضیلت چې زموږ په سر الله ته شیطانی کوي الا تفتح لهم الا تفتح لارواحهم ابواب السما دروازې د اسمان ذکر روح به بر روان شي نو برا الین ده نو دروازه و بند کی بدبویا سخا روح ده نو واپس ولاندې راشي سجین ته ولاړ شي دا مطلب سجین لاندې وای لکه څنګه چې اوخ د ستنې په هغه سوم کې ننوتل محل ستنې سوم اسوري کې چې تار پکې اچي کې اوخزي مېګې پکې نه زینو یعنی تعلیق بالمحال د دې راتل ګران وکذالکم دارنګ نازل مجرمین سزا ورکوم مجرمانو ته له دې لپاره من جهنم د جهنم مهادن تولیان بی بستر او تولیان دا دوی دا ونو او د بنگلو د لاندې نهرونه جنت کی وقالو دی وی الحمدلله الذی حمدنا شکرنا الله الذی الله الذی الله هدانا له هذا چې توفیق را کړو مونږ ته د دې د دې مقام توفیق را کړو دلته رو رسول وما كنا نومو لنهتديا چې مونږه هدایت حاصل کړي وی لولا ان هدان الله ک الله را له هدایت نه ورا کړي والله نه ورا رسول مونږ په خپل وس نشورات له لقد جاءت رسول ربنا بالحق او یقینا راغلی رسولان درب زمون بالحق په بیان د حق نو مونږه دایغه بیان منلو ونو دو आवाज ورته شي چان تلکم الجنه دا جنت تاسو ورستموها دا تاسو ته په میراث درکړې شو به ما د دی وجه کنتم تعملون چې تاسو عمل کاو دا عمل په وجر ته دا جنت میراث کې درکړې شو میراث ویلی وي یعنی مطلب هغه وارث هغه حقدار ته وایي چې مستحق وګرځي او دا د چې پاغي باندې د بل سړی داونی شي کېده چاته بیا والی په میراث باندې شوفم ني یو سړی ته یو ځای په پیسو واغش نو هغه د جار په د شوفه حق ده خو په میراث ملوش هګینی شوفنی نو ځکه وی مطلب یعنی ده همیشه همیشه مستحق شو د جنت ونا دا اصحاب الجنت اصحاب النار دې زینوس مکالمه شروع کړي د دریو ډلو د جنتیانو جهنميانو د اصحاب الاعراف فیصله شوه دا س جنت تلاړل س جهنم ته اوس په اعراف ناشتي ترتیب داسې ده نقشه داسې ده جنت بره ده جهنم لاندې ده د منس کې دیوال ده نو پای باندې عراف والای نو په دې طریقه دی یو بل سره لګیای نو आवाज وو کی جنتیان جهنميان او تا دبرنا چان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا یقینا مون خو مون دا هغه چې وعده کړو مون سره زمون رب حق رښتیا چې توحید ومنه نو جنت بدر کو نو مخه په توحید جنت تراوستو خو یار دارا ته وای چې په هل وجتم آیا تاسو موند ماغه سوا د ربکم حقا چې وعده د سره کړې وستا سره برشتیا چې په شرک جهنم دی نو تاسو په شرک جهنم تراله کنه قالو دی بسر ټیټ کې داسې سر بلاندې کی قالو نام آو د شرم ولا ځکه په وقفونو کې راوړه کنه دا وقفونه کله کله اشاری وي قالو نعم نو ورپسې وقف داسې سر ټیټ کی قالو وی جهنم یا نام فاذن مؤذن نو اعلان وو کی او اعلان کوونکې بینهم د دې منس کې چې الله نعت الله الی الظالمین لعنت دی په مشرکانو دا اعلان به ولې کوي چې د دې تمقت شي اسې نه وای جوړې جنتیان را سره خبرې شروع کړې چرته جنت تم خېجی وای نه نه نه بس اعلان لعنتیان دي الذين دا خلق د يسدون عن سبيل الله چې بنشو یې بنکړیو خلق د الله د لارې نه ويغونه واجا او کوشش کو په دې لار کې د کګوالی د کګوالی کوشش کو یعنی په دې لار کې کګلیچ پیدا کو به القاء شبهات به القاء شبهات ويبون ایوجا لټوي د لار لا کوشش کو په دې لار کې ایوجا د کګلیچ د کوګوالی به شبهات شبهات خلکو د جوړون کېچ په خلکو د لار کا ګوره وهم دی بل اخرت با اخرت باندې کافرونه کافر دي و بینما حجاب د دې دواړو ډلو منځ کې به یو پردای جنتیانو جهنميان منځ کې پرده دیوال چای ته اعراف وي هغه داسې دیوال نه دی دونه لوی دنیا ده چې خلک په آباد دي وعلى الاعراف او په اعراف باندې برجالون ستنان او سړی وي اعراف دغه دیوال اصل کې عرف اوچت زیت ویل کی عرف دیو جنا عرف الدیک عرف الدیک عرب څه ته وای عرف الدیک ولل اعراف او په دې اعراف باندې برجالون سکسان یعرفون چې دوی پیجنې کلن اے کلن من اهل الجنه و النار هر یو د جنتیانو جهنميانو نه به پیجنې بي سیما هم دای پنخو دا اعراف والا منس کی دي کنه د جنتیانو جهنميانو خبره شروع وي او دی منس کی وغیم لیدل او دی هم لیدل خدا اعراف والا با اغیم پیجنې لکه پلان کی خان ده اواز به وکړي اعراف والا اصحاب الجنت جنتیانو ته ان سلام علیکم الکه مبارک دی تاسو جنت تلاړې مبارک مبارک خلم يدخلوا دا عرف علا ولا پخپل ني داخل شوی او هم يتمون تم بلری چې مونږ بم درزو و اذا صرفت ابصارهم کله چې واړو لشي نظرونه د عرف علا او تلقا اصحاب النار جهنميانو طرف ته لاندې چې وګوري قالو دی وی ربنا زمون رب لا تجعلنا مع القوم الظالمين الله ته مو مگر زید قوم ظالمانو سره الله چرته فیصله و نشی لاندې لاړ نش جانم نم بچ او د جنت به تم لري وانا دا اصحاب العراف عراف علا با اوازو کی رجالن سکسانو تا یعرفونهم چی دوی پی جنبی سیمام پنخو بانده بیا به د جهنميانو سره خبري شروع کی دا عرب والا قالو اغي ته وای ما غنان کوم فائدہ در نکړه تاسو جمع کوم تاسو غمال او دولت یا جمع کوم تاسو غډلې وما کنتم تستكبرون وغس چې تاسو ځانو چت غنه دنیا کې په دې مال او ډلې باندې غاوره وای ایدا له فائدہ در نکړه او بیا به دا جنتیان یادای اهاولای الذین اغه برا جنتیان ایت به اشاره وکړي دا خلق دی اقسم تم چې تاسو قسمونه خړل د دوی باره کې چې لا ینالهم الله برحمه ور بنی کی دی ته الله رحمه جنت تاسو دی جنت ته نه زیاسه متشدد دی شریان دی حالانکه ادخل الجنه فیقال لهم ادخل الجنه او ته خو ویل شو چې داخل شې جنت ته غل جنت ته لاړل رو غورځوي خوراک قالو دی ورته وی یار درکړې بم وی خدا الله قانون دا دی چې ان الله حرمهما الله دا دواړه حرام کړی دل کافرین په کافرو د جنت خوراک کا تاسو نشه کول کافر سوق دی الذین خلق د اتخذو دینهم چې ګرځول خپل دین لهو ولایب لوبه ټوکه لوبه ټوکه وکنه بربند توب او شرک او بدعاتو وغرتهم الحیات الدنیا دوک کړي دوی لر ژوند د دنیا صرف دنیا پرستی وا نو فلیوم نن ورځ ننساهم ننساهم الله وی نن ورځ ننساهم مونږ هیر کړ دوی د رحمتنا کما نسو لکه څنګه چې دیر کړو لقا یومهم ملاقات د دې خپل ورځ چې هاذا دار ورځه دی اخرت هیر کړو مونږ دوی د رحمت نه هیر کړ وما كانوا بیااتنا یجحدون وما او په سبب داغه وما په سبب داغه کانو چې دی بیااتنا زمون پایاتونو د توحید یشهدون انکار کاو د توحید د آیاتونو د انکار د وجه او د قیامت د هیر د وجه نه الله يرک ولقد ج... ولقد جئناهم بکتاب حالانکه دنیا کې یقینا مون جئناهم بکتاب مون راوړیو دوی ته کتاب فصلنا ولا علم چې په تفصیل سره بیان کړو موږ غیله د خپل علم مطابق د علم مطابق د ضرورت مسلې ورکې وي هدایت او رحمت لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان وروړي هل ينظرون اوس دنیا کې د تخویب دی ول ایمان نه وروړي دی د سپه انتظار دی الا بمانی چې عذاب راشي هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا تاویلا مگر د انجام د خپل انکار اورګه انکار مونږ کړی دی پته ولګي الله را ته سوي کنه وي نو چې الله سوي نو بیا خو هغه وخت ایمان هغه وخت نه قبليږي د عذاب به وخت یو په ورځ باندې یاتی تاویله چې کله راشي د دي د دې انکار غ انجام نو یقول الذين ويباغسان نسوه چیر کړي وا داروز یا دا کتاب الیرو من قبل دین مخکې قد جاءت رسول ربنا بیا به دغه وخت کې وي یقینا راغلی رسولان د رب زمون بالحق په حق خو مونږ نو منلی نو فهل لنا عائشته موږ لره من شفاعه شفارسیان فیشفعوا لنا چې موږ له شفارسو کی او نو رد یا موږ واپس شوې دنیا ته پنامل غیر الذی عملم کړی وی غیر داغه نه کنا نه عمل چې موږ مخکې کو داغه عمل خلاف هم صحیح عمل کړی وی نو نفی د شفاعت ته قهریم شو قد خسروا انفسهم اعلان بوش چې قد خسر قد خسروا قد خسروا انفسهم یقینا دوی تاوانیان کړي خپل ځانونه او ځلانهم او رب بشید دین ما سکانو یفترون چې دي ځان نه جوړ کړي چې دا شفاعت دی او دا زمون وسیلی دی ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض دلیل عقلی په توحید یقینا تاسو رب الله غزاد ته پیدا کړی د اسمانو از مکه فی سته ایام پشپګو لمحو کې ثم سوال الارش بیا برابر د پارش باندې د خپل شان مطابق یغش الليل النهار راغونډی شپه پرواز او یطلبه یغش اللیل النهار را غونډی شپه پرواز پټی شپه پرواز او رس پشپا او یطلبه هر یو طلب کوي بل لره حسیسن په تلوار شپراله رس پس په منډه دا رس پشپې پس په منډه دا یو بل طلب کوي یعنی شپې پس رس را رس پس شپه را روانه والشمس والقمر پیدا کړی دین ور اوس په مې ون نجوم او ستوریم مسخرات به امره چې په کار کې لګیا دي د الله په حکم تابع دي د الله د حکم نو الا له الخلق والامر دا دعوه د توحید او سرت د شرک اعتقادي شرک په دعا د فعلی نه بعد الا له الخلق خبردار الله لرا الخلق پیدایش د اختیار د پیدایش ته ول امر او اختیار د فیصله خلق او امر دا دواړه الله لري الا له الخلق الله لر اختیار د پیدا کول دی ول امر او اختیار د فیصله خلق او امر دا دواړه د الله تبارک الله نو برکتون والا الله دې رب العالمین چې رب د مخلوقات ته خلق امر د الله شو نو برکتون والا م الله او دو ربکم نوز دا رد شرک فی الدعا دا د فعلی نه پس شرک اعتقادی رد او دو ربکم رب خپل ربم تزروا و خفیا اعتدا بیا مفسرین لیکلی دا روح المانی وغیرہ وی رفع الصوت بالدعاء من الاعتدا رفع الصوت بی ضرورت چغه چغه چغه سره وی خفیه بهتره ده دارنګ اعتدا دویم شی غیر ثابت غیر ثابت کې لاسونه پورته کول چرته ثابت نه دي نو لاس باندې پورته کې دا مې ته دی اب کم زی اغا لکه مطلب سړی باتروم ماشروم ته زی دعا وای د روټه شروع کېدو ختمېدو دعا نو په دې کې رفع الیدین نشته دغلته بنی هغه ځای کې به چې کم ځای ثابتی یا کم د ضابطه قانون مطابقي ادو ټکی می وې ثابتی یا د ضابطه قاعده مطابقي التبرف یدینی په دعا کې او چې کم ځای ضابطه نشتا یا ثبوت نشتا نو التب بدعتی اعتدا وي اوس لکه کوم وګوره رفع الیدین د عام دعا د آدابونه ده حدیثو کې شته آدابونه ده چې سړی دعا کوي لاس پورته کوي او کو دعا کولو لاس پورته نه کومم کیږي خدا د آدابونه ده خدا خبره چوز به کم ځای کې ثابت وی نو الته خو کو اوس چې کم ځای ثابت نه ده نو پاره ځای کې به مطلقاً لا سوجتول بدعت وی نو بده ځان پوي دې د پاره قاعده ضابطه دا ده چې یو دعای ذکر ده بل دعای حاجت او طلب ده دعای ذکر کې رفع دین نشته دعای ذکر سی لکه باتروم د سړې زی او لاس پور د کې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بدعت دا دعای ذکر ده دا رنگ روټه خوري بسم الله الرحمن الرحیم نه یا روټه ختم شو سوی الحمدلله الذی اتمنا وسقانا نه نه بدعت دا دعای ذکر دعای ذکر کې رفع دین نشته دا بدعت دی او بل دعای حاجت او طلب دی نو ای کې با رفع یدین سی مستحب ادا ده چاته دعا وکړه لاس پورته خامخا به دعا کې لاس پورته کې آداب نه ده دغه دعای څه ده حاجت او طلب ده نه کی کی درس شو بیان شو دعا کې چا دعا غوسته ده دعا کې لا سړې پورته دا بدعت نه ښه بعض خلکو صرف دوري دلی چې رفع الیدین کم ځای ثابت نه ده بدعت ته نور ځای کې لاس پورته کولو ته بدعت وای نه نه په دې ځان پویا وای ښه چې کم ځای دعای طلب حاجت دی کې بس قاعده دا ده چې د آدابو د دعا نسی دی رفع الیدین او کم ځای کې دعای ذکر ده نو الته پورته کول بیا بدعت ده الته ثابت نه ده نو دغه رنګ دا خبره چې اوس د تعزیت په موقع باندې لاس پورته کول څنګه دي اشته کنه نه کې یو جګړې اختلاف ده ټیک ده پکې زما مشایخ هم اختلاف ده د پنجاب او د دې الته پنجاب کې داسې کیږي زمون شيوخ زمون علما الته تعزیت کې لاس نه پورته کوي الته تعزیت راشه به دغه سی بناز بندي علي صاحب دی اورور وفات شو ناظم د مدرسې ډېر زړه خبره زو شمس الادی صاحب لاړو شیخ صاحب تاسو لاړ شې ځنی موزګان نو موږ لاړو نو شیخ صاحب زو یا په آرام ورزم نا غروازو کې ورلوم دغه درې ورځو کې دن موږ دوه درې مرګري نو چې لاړو نو او چې ګورو نو سو کلاس دغه سیناستی شمس العزیز ته مې څنګه چل ما ته بس دینو چتای اسی به سره خبرې کوم مثلا چې خبره موري تعزیت مازیت الفاظ وي بس را پاز او زمونږ دلته دا غم په مقلاس پورته کولی شیخ القران رحم الله بوي اصل وجه دا ده چې دلته دا تعزیت د جمدوي کلمات د تعزیت ویل او دعا د مړی دا په دې موقع باندې دا دواړه را یوځې شي نو التزام نشته خو که چوکړنو بدعت نه ده او پاغي باندې بیا بخاری کې روایت شته بخاری کې روایتي مغازیو کې بویری نبی علی السلام د حنین نه بعد طائف تلال او او تاس ته صحابه لېګل نو التا هغه صحابي چې لګېدل او امیر او شهید کېدنو خپل روارته وصیت وکړ چې پیغمبر ته زما د پاره به دعا کړي نو چې زر عالم او ما وته خبر ورک نبی علی السلام لاسینو پورته دوی ولا وکړه دا د څه دعا وا د تعزیت د موقع وا دی دا زمو مشایخ دلیل وای شیخ خال شیخ صاحب رور وفات شوی نو زلاړما هلته مې څه پروګرام ونورن جمعې ورځ وا سره سو کلکانو سرانه دي سو کوراس نو شیخ صاحب سره رابطه وکړه جمعې ورځ ما پروګرام وشونو میدان کې چرتاو بیا داسې مخ کې لاړو نو شیخ صاحب وی چاو بس دا مفتی صاحب راتوي چا خو پاسی کوزوی راتوي حسین علی مولوی صاحب او دا شیخ صاحب ته مو یاوي چې هغه راځي نو زه ناستم نو ورلم چې ورلم نو په دې کشمکش کوم چې وز شیخ مزاج بسی ناغه ناسم بس تزیاتی کلمات د کماته مفتی صاحب الکه بخاری راوړی شریف حسین او مشتبه راغلی او هغه ته هم دا حدیث خو او راوړ چې مفتی صاحب ته مو خیم هغه بخاری واره روایت مې جی بالکل دا مې او سورو د مخ کې درس کې ویلې خو ما یې پته نه احساس منوي چې وګوره یو دعای ذکر دی بل دعای حاجت طلب دی دا رب لیدن بدعت نه دی تعزیت په موقع باندې نو بهر حال اصلي پورې وای چې دې کې زمو مرګري کله د انتشار شکار شي ها نو بده کې زمو د مشایخو کوم موقفي بس دغه دی نو لا تفسدو دا انه لا يحب المعتدين رفع الصوت دا دی غیر ثابت کې لا سوچتول چې د مروټه نه مخ کې روستو پاغه دواګانو کې یو بل خبره یو دای چې روټه څنګه ختم شي او علامات اما دا دا دا نه ده صحیح یو دا دا روټه موټه او خړل شو کور والوي سیب دواره توک نو بیا دا څه شو دوای طلب او حاجت ته ها روټه پسې متصلن چې الحمدلله الذي اتمنا وسقانا دا بدعت ده پوه شئ په خبره دا دوای ذکرو چی ضرورت نیه د تنی ویلی می کوا خو چی کله تا خوراک مراکو کو ناس وی را پاسی دی سیب دعا را تاوک بس ټیک ده وتاو کا هغه هغه دعای ذکر نه هغه طلب ده او حاجت ده بس په دې خبر لکه چټونه مرا لیک وخت نشته بس خبره می ختموله او بل لا يحب المعتدين کې سره غیر منقول الفاظ او اضافه چې کم منقول الفاظ یې کې اضافه کول س اللهم انت السلام منك السلام پای کې څه زیات کی حینا دار السلام او پلان السلام دانش دارن اجتماعي چې کم ځای کې اجتماع نقل نه ده دوای حاجت طلب کې اجتماع شته کما چې وی غوستا نه خو بخا ما خملا سوچته ته بوچته کم ځای کې فعل موجود شوو ضرورت او او پیغمبر نه دی کړي نه غلطه و اجتماعي لکه مطلب سنتونه بعد پیغمبر با ترمذی کې روایت ته مشکات کړي چې سنت د ماقام جمعات کې کړي دي فعل موجود شوی دی خو پیغمبر په جمع دعا نه دا کړي دغه رنگ فرض نه بعد اجتماعي دعا التزامن دا نشتا خو کو اتفاقی اجتماع جوړ شو خیر دی اتفاقی التزامن ني کله کله مانځنه مولوی سه دوه کې بارانو کی نه بدعت نه ولی حاجت ته دعای حاجت او طلب ده یا مړ شي الکه دوا کې پلان کې خان مړ دی الله دې وته صحیح ده دې کې څه قباحت خو التزامن مولوی صاحب روزانه او مقتدیان روزانه د یو بل پابندي ال پاسی چې مولوی صاحب دوو کې نو دا بدعت شو دا التزام به هيئت اجتماعي سنتونه بعدم بدعت او فرضونه بعدم بدعت نور که التزام نو کله کله او ضرورت پیښ شو خدا امام را ګرځیدل د ذکر اسکار د پاره دعا د پاره دام سنت دی سنت کې دام دی ادا د خي طرف تلاړ شه ګس طرف تلاړ شه شاته سنت لاړ شه مخ کې لاړ شه یا مقتدیانو ته مخ راو ګرځوا ولی صحابه وی اقبل علینا بوجهه پیغمبر وسکو فرزن آباد مخ را ګرځاو مخ راو ګرځاو خپل ذکر اسکار وکا مولوی صاحب دعا کولا نه کولا ک کوله لاسی اوچت کو چت دی کی بدعت نه اتفاقا اغم دعا کولا استاد سونو موچت اوچت دی خو التزام نشته الشیخ عبد السلام سوي چې ټلې به وطن وایي کنه چې ټلې الله ومن ته سلام ټول چت بیا وصلی الله تعالی دا دا باندې یعنی هغه اجتماع باندې جوړي اتفاقی جوړ شو حاجت او طلب نه کې به اجتماعي الکه دبا وتاو کې نو سره له اجتماع خیر ځان پوي وي دغه رنگ نو بهر حال بل با په دې دعا کې چې دینو ځان طرفنا دای چې هغه بني مطلوب کې به قصر نه پیدا کې مطلوب کې قصر مطلوب کې قصر هم اعتدال ادای چې لکه یو سړی دعا کې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای دعا کوي او وای الله غا جنت کې خي طرف ته سپینه ماړه لار راکې پرې د ماړه سپینه ماړه خي طرف ته جنت راکې دا څه کنه نو دا غم منه دا ټول اعتداد زر ازه ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحا فساد مکوي زمکه کې پس د دې د اسلام بل یو خبره بس ویکو ادو ربکم تزر و خفیا اهل بدعت استدلال کوي ای د ادو ربکم نا ادو ربکم ایوی دا مطلق راغلی دی او دا قاعده ده د اصول فقه چې د مطلق په هر فرد باندې راتلو وکړي شي نو دا په مامور به باندې سره راتګ ده نو لہذا دو فرد شو د دوا یو د سنتو نه بعد او دویم د فرضو نه بعد دا ډاګه بابا ډاګه بابا شیخ عبدالسلام صاحب ته مناظره کې دا ویلو چې دوا سره غلې ده او دو ربکم مطلق ده او د مطلق دو افراد دي یو فرض نه بعد او دیم د سنتو نه بعد نو که چا فرض پسې وکړه هم او دو باندې عمل راغې مطلق باندې او که سنتو نه بعد وکړه نو هم دو باندې مطلق راغې او بل او دو جمع راغلې ده نو په جمع هم ثابت شو دا غ دلیلو شیخ عبدالسلام هم مولا و کنه ای دا خیالو چې شیخ القرآن وفات شو نو دی سره مولا نشتا نو شیخ عبدالسلام صاحب مناظره لبیا تیار کړو او د دې مناظره هغه وخت مونږ طالبانو د مناظره ټوله مسوده مولانا نور الدین تیار کړي و دا د کوهستان یو حسین علي مولوی صاحب نو دلته دا دا غترو دا غ تیار کړي و ټوله مسوده دا ما سره سم چرتا ورځ مې دازې کته حواله جاته را سره پراتی د شيوخو ټولو حواله جات ارسه شته مونږ را جمع کړیو طالبای کې نه نور الدین مولوی صاحب حواله جات دي دلته چرته پراته دي بهر حال دا مسوده ټول هغه او ماوینین وسره شیخ فضل حق صاحب دا کسانو نو هغه دا خبره کړې نو شیخ بیا چې پاسې ناغه بیا دا جلالین یو حاشیه د جمل دای په حواله وي چې دا ادو دا مطلق نه ده ځکه سونه چې په عبادتو کې اوامر دي دا قاعده یاد ساته عبادتو کې اوامر دا مطلقات نه دي دا مجملات دي دا یاد ساته دا مطلق نه دا مجملی او مجمل لسه پکاري تفسیر خو تفسیر د مجمل بسوک کوي شارع شارې وکي ته به د شارې نه خیدا مجمل له مطلق نه ده ځکه چې د عبادتو کې چرته امر دی غسره مطلق نه څه مجمل او د مجمل سي تفسیر د شارې پکای نو یو خبره ده او دویمه جواب دا کړو او یک مطلق مشي نو دا مطلق مطلق شرعي دی هغه له افراد شرعي پکار دي او ستا مطلق نه ده بهر حال خبره دا کوله چې دا خبره تاسو یادې او دو ربکم او دا دا چې په جمع نو او دو جمع په جمع داخله شوی دا او دو ربکم نو جمع جمع داخل شي څه پیدا کوي او حات کنا نو انفرادي شو اجتماعي نه ده زه څوک چې پویدل پوي شو ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها نیکانو نیکانو باندې بد الله رحمتي محسنین غ متبع دا سنت او شریعت او هو الذی یرسل الرياح بین بشرا بین یدی رحمته ذکر د مثال دا مثال سره راوړی دی مثال د باران او د زمکه دی خدا سوق به وای دغه مخکې بیان شو د توحید سو کی منی او سو کی نه منی نو اې د پاره مثال وي وهو الذي لا غزات رسل الرياح چرالیږي هواګانې بادونه بشرم بین یدای رحمته زیری مخکې د باران نه باران نه مخکې هواګانې رولیږي د خلکو امید شوی باران بکی حتی تر دې پورې دا قلت صحابه چې پورته کی صحابن ثقالن اوریز درنه خراب نه ده خبيسه او زمکه طیبه ده نو هغه فصلونه زرغون کی او کم از مکه خبيسه خورنا کوي نو د باران اس فائدہ وته نه رسی د قصې زړونه دوه قسم دي یو هغه طیب زړه دی چای باندې قران توحید بیان شینو توحید را زرغون کی او بل خبيث زړه دی ناغه ته چې قران بیان شي په زیاده فائدې الټه نقصان کی یا زوز ویل کیږي بیکار شی تلا خیر فیه کذالکم دارنګ نفس نصرف الایات مونږ چلو آیاتونه د توحید یا مثالونه لقوم دا قوم د پاره یشکرون چې د الله احسان منی نو دقه غنده زړون ته قران توحید بیان شي اثر پنه کوي الټا اثر کوي لقد ارسلنا نوحا الى قومه دي زینوس دلایل عقلیه شروع کوي اول واقع ده نوح علیہ السلام واقعات د نوح علیہ السلام واقع بیانای دا پاغا درېمه داوا توحید او رد دا شرک دا واقعیت مو خلاصه کې تقسیم کړو چې دا اولی داوی سره کم دی او دا دویمه سره کم دی او دا درېمه نو د درې مې داوی سره واقع د نوح علی السلام یې مسله توحید او رد شرک نوح علی السلام هم په مسله د توحید باندې راغله ده لقد ارسلنا نوحا یقینا مونږ را لېګلو نو علي السلام اله قوم خپل قوم ته قران پاک کې تقریبا 43 زل 43 زلا د نوح علی السلام تذکرہ ده اجمالا او تفصیلا یقینا را لګل موږ نوح علی السلام اله قوم بل قوم د بقال ویلی یا قوم زما قوم عبد الله بندگی خاص کوي او الله لا ابن جوزی وی وحد الله بندگی خاص کوي او الله لا شرک مکوي ځکه مالکم نشته ساو د پاره من الہن حاجت روا لایق د عبادت او بندګۍ غیرو د الله نه سیوا وین بشکد چې مخاف علیکم یریګم پتا سبحانه عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غروز لوی یا د دنیا عذاب یا د آخرت عذاب نه یریګم توحید منه بچ قال الملو وی مالدارانو غټانو من قومي د قوم دا نوح عليه السلام نه ان بشکم نراکتین فی ظلال مبین په گمراه ښکارا کې نوې مسلې کې پلار نکنه مونږ اورېدلې قالا اور تو یا قوم زما قوما لیس لیس بی زلالا نشته په ما باندې هیڅ گمراهی گمرانیم چې زموږ غونته یو بشر له څنګه وحی کیږي لیون درکم دې لپاره چې ویری تاسو ولې تتقو دې لپاره چې ځان بچ کړئ د شرک نه ولا لکم دې لپاره ترحمون چې په تاسو باندې رحم وشي فکذبوه نو همیشه به دروغجن کو دا پیغمبر نوح علی السلام فانجینا نو نجات ورکوم موږ د تولذینا کسانو تماهو چې د سرو فل فل کې کیشته واغرقنا الذین ودوبم کړه کسان کذبوا بیااتنا چې دروغجن غړنیو زموږ آیاتونه انهم بشک دوی کانو قوم امین قوم امین اړاند د زړونو د زړونو اړاندو د الله توحید د زړه پسترګو نه لید ویل عاد نه خام هودا دویم دلیل نقلی د هود علی السلام دا مون پاغه درېمه داوا په توحید او رد شرک را لګلې مونږه ال عادن عادیانو ته اخاهم اغا یو د دوینا هودا جهود علی السلام یا اخاهم د دوی رور جهود علی السلام رور اوس د قبیله او د نسب رور کړه اخاهم د دوی غ نسبی رور قامی هودا جهود علی السلام قال غم ویلو یا قوم زما قوم عبد الله بندگی خاص کې الله لبارکم زکه نشتا تاسو لپاره من الہن حاجت روا غیرو د الله نه سیوا فلا تتقون ول شرک نه پرې ده قال الملأ الذين ويغا مالداران غټان وا کسانو چې کفر کړو د د قوم نه چې نه بشکم چې لنرا کتینو فی صفاحتن پنا پوهه کې په جهالت نه پوهه ته ډیر نه پوهه ټول قوم یو طرف ته دی ته بل طرف ته وای نه بهش کوم چې ولنه زنو کا ګمان کو پتا باندې منل کاذبین د دروغ جنونه ځان نه دی مسله جوړه کړی دا قالا دوی یا قومه ای زما قوم له سبي صفاه نشته په ما باندې هیڅ لیوان توب لیوانه نه ولکنی رسول می رب العالمین لیکن پیغام رسون کې د توحید د رب العالمین د طرفنا او بلکم رسالات ربی رسوم تاسو ته احکامات د خپل رب وانا لکم ناسون امین او زستاسو خیر خو امانت دارم دای د پاره شرط دی چې د قوم په دې مسلې بیان کې خیر خوې د خیر خوې د پاره به کې او عجب تم آیا ناشنا لګی تاسو انجا کوم ذکر مې ربکم چراغله تاسو نصیحت مسله د توحید او وحی د طرف درب تاسو نه لار جلن پجب د یو سړی چې تاسو نه دی چې وی ری تاسو نو وذکرو اجعلکم خلفا تذکیر بن نعم الله ور ډیر نعمتونه کړی دي دا نعمتونو شکریا ادا کې توحید ومنه یاد کې چې کله ګرځولې تاسو خلفا قائم مقام من بعد قوم نوح پس د قوم د نوح علی السلام نه ایل رکړه تاسو راوسته وزادکم زیات کړی تاسو فل خلق په پیدایش کې بسطن زیات کړي تاسو له په پیدایش کې بسطن طاقت دله بدني طاقت ور کړو یا فی الخلق بسطا نسل ډیرو نو فذكروا علی الله یاد کړئ نعمتونه د الله لعلکم دې د پاره تفلیحون چې کامیاب شي قالو دی وجیتنا آیات رات لیکړي دی موږ لنا لنا بد الله چې عبادت کو د الله وحده یک یوازې دا وخت د هو په بد لګید و نظر پریدو ماغه سکان یا بودا باونه چې عبادت کو زمو مشرانو د پلار نکاح خدایان بریدو فاتنا راتلو کوم ته بما په غذاب تعیدنا چې تتیم یره ان كنت من الصادقین کته درشتینو نه کته په دې شرک عذاب راځي نو را دي شراتا قال قد وقع قد وقع علیکم من ربکم قال اوه پیغمبر قد وقع علیکم من ربکم یقینا ثابت شوه ده پتا سبحانه من ربکم ده طرف درف ساسن رسن پلیتی و غضب و غضب د دغه شر د وجنه د غضب او د عذاب مستحق یې اتجادلوننی تاسو ما سره جګړه کوي فی اسماین پاغه نمونه صفاتونو کې نمونه صفاتونه سمیتو مای چی خری ولا تاسو انتم تاسو اباکم تاسو مشرانو ما نظر الله بها من سلطان چې نه را لګل الله په اس دلیل په دی باندې اس دلیل الله په دلیل نه راغله ځان نم نمونه او صفاتونه ولې خېدي څه صفاتونه لکه اوس چې وای دا داتا ده نو دا داتا وطن پلار مور ویلې ونه ورته الله ویلې دا خپل نوم علي حج ویلو دې ته داتا جوړ کو داتا معنی دینه والا ورکون کې وهاب دا د وهاب ترجمه ده او دا رنگ دا غریب نواز ده یعنی غریبانانو لور کوي او دا لچ پال ده اخاهم د دې قامي صالحا صالح علی السلام د دې صالح علی السلام او د هود علی السلام دواړو پی واقعات پنځل لس پنځل لس قران کې راغلي اجمالا او تفصیلا قال وی دم یا قوم ازم دویلیو قال ویلیو د یا قوم ازم قوم عبد الله بندگی خاص ک الله لمالکم نشتا تاسو لرا من الہ غیرو حاجت را مشکل کشا سیوا د الله نه بل سوک عذابونه هم الله راولي عذاب در باندې دا تذکیر بالنعم اس تذکیر به نعم دی الله در باندې نعمتونه کړی او یاد کړه کله چې ګرځولې تاسو خلافا جانشین قائم مقام من بعد عادن پس عادیانو نو بوکم زید الله در کړه په لار زمکه کې تتخذون تاسو جوړوي من سهولها دا نرم زمکه نه نرم زمکه نه میدانونو کې یعنی هموار زمکه کې قصورا ماڼۍ او بنگلې همواره ځمکه کې بنگلې جوړوي وتنحتون الجبال او توګه غرونه بیوتا د پاره د کورونو او غرونو کې هم توګل کوي هغه تعمیرات کړي مونږ جو قرآنی جغرافیه کې خولي نو فذكر علی الله یادوي نعمتونه د الله ولا تاسو مگر د فلرز زمګه کې مفسدین فساد کوونکي په شرک قال الملو الذين وی مالدارانو غټانو کسانو استكبروا من قومي چې ځان یو چت غنل او د د قومنا للذین د غټای ټوې للذین کسانو تو سزفو چې کمزوري کړی شي لمن کم کمزوري لمن ا کمزوري امن چې ایمان وروړي منهم پدوی کې چا چې په صالح علی السلام ایمان وروړو ا کمزورو ته وي اتعلمونه ولی تاسو دا عقیده او یقین ساته سو چې ان صالح صالح علیه السلام مرسل من رب را لګل شوی دی درب د طرفنا الکه تاسو یقین نه سپته دروغ وای قالو او ورته یم مؤمنانو ان بشک مونږه خو سکه بما پاغه سور سره بی به چې را لګل شوی دی پاغي مؤمنون ایمان وروړونکي او داغه پیغامات منو قال الذين استكبروا غټو ان بالذي يقينا هم خو پاغه سامان دومي چې تاسو ایمان راوړی کافرونه کافرو نفاقر الناقه زخمی کړه ټوکړې ټوکړې کړه اوخه اوخه دی مطالبه خپل کړي وا مونږ له معجزه نو چې خپل اوغواړي نو تا ګران شي نه الله په امتحان او به ډېر اسکلې کویو وته نمبر به مطلب سار نماز پخینه پوره د اوخي ټیم نه نماز پخین نه بیا روسو تاسو ټیم نه اخر وی لکه دی اوخي ته وګوره دا خو موږ له کار وخت پابندي ولګی دا نو مشوره وکړه و یو بدبخت وته کینو نو بس زخمی کړه لاس په دې کټ کړه مړ شو فاقر نو عذاب پر راغ فاقر الناقه زخمی کړه ټوکړي ټوکړي کو خواته ون امر ربي ربها ربهم او نه فرمانی وکړه د حکم د خپل رب چې الله وته سو حکم کړو هغه حکم وکړه چې دوخه پرې ده فزروا تاکو فی ارض الله ولا تمسوا بسو ای خلاف یو فتول عنهم پیغمبر پراغه روان شو پیغمبر د دوینا چې ویل چې دا ساړه پراتو قال وی یا قوم زما قوم لقد ابلغتکم ما خراسو تا سر رسالت ربی پیغامات د خپل رب ونصحت لكم ما خیر خویل ټول استاس ولکن لا تحبون الناسین خو زه سوکم چې تاسو نه خوخه نصیحت کوونکی زه خو تاسو ناسهم او تاسو زما خبره ونه منله دلته دا ندا د حسرت دغه دا مطلب نه چې اوري ندا دا خطاب دا دا حسرت تا د سره مستلزمه سمانی چې خامخا ار نه دا سره د سمای یا قوم د حسرت نه وای ولوتن دوس بل واقعا د لوط علی السلام خدا واقع په صدا دا پاغا کومه دعوه په دویمه اتباع د ما انزل الله انزل الله اتباع نکړه د لوط علی السلام قوم نو الله تبا کړل او د دفه د فاشا د باره راوړه ولوتن ای وارسلنا لوطا را لګل مونږ لوط علی السلام 27 ځل قران کې د لوط علی السلام تذکرہ اجمالا تفصیلا ده اذ قال لقومي کله چې دوی خپل قوم ته اتاتون الفاحشتا آیات سرات لکوي به حیا تماغه به حی ما سبقکم چې وړاندې والي نه کړي ستاسو نه به په دې فعل سره من حدن اچ من العالمین د مخلوقاتنا دا دا هم جنس پرسته دا ګنا دا چې دا دا شروع اول د قوم لود نشوي د دین مخ کې چا دا کار نو کړي نو ځکه ورته وای مخکې چا نه دی کړ تفصیل اوس بیانې د دغه فاحشه تفصیل دار چې انکم بشک تاسو لتاتون الرجال راتل کوي سړو ته شهوتن پادا کولو د شهوت من دون نساء به د خزونه خزم پریخي دیو دغه کې اخته یې بلنتم بلکې تاسو قومن قوم یې مصرفون د حد نتیری دون کی دا د حد نه تجاوز ده کنه ځکه چې حد غیر مقرر شرعي نکاح سره خپل خزا وما کان جواب قومي نو جواب د قوم د لود علی السلام الا ان قالو مگر دی وی یو بل ته وی امړه اخرجو اخرجوهم وباسه دوی دا لوط والا من قريتكم در خپل کلینا دیوا سه ان مناسون دا یو ډله دا مناسون انم بشک دی مناسون یو ډله ده تطهرون ځان پاک پاک کوي اے دا بزرگان راغلی وي مونږ پاکیو او مونږ ته پلیت وای ځان ته پاک پاک وای دا استل غواړي فانجینا بس نجات ورک مونږ دتا واهلو د دتا بیدارو تل امراتو سیوا د خزینه کانت چوا من الغابرین ورستو د پاتې کیدونکو نو په عذاب کې من الغابرین من الباقی د دوی نه هغه یو شعیب چې شعیب علی السلام دول زره قران کې د دی واقعا نو شعیب علی السلام هم دوی تر علی غلو قال دی ویلو یا قوم مدین دا دا ابراهیم علی السلام دا زوی یا نوسی نوم دی نو پته چې کم کله آباد شوه دی د د قوم نه آیت مدین وی دغه د ابراهيم عليه السلام خزه وي درې کنه یو سارا وا د اسحاق عليه السلام مور بل هاجر وا د اسماعیل عليه السلام او بلا یو خزه وا قطفوره ورته وي قطفوره وی داغه زوی مدینو دا مدین داغه نه پیدا ده او شعیب علی السلام چرته په دریم سلورم پوش کې بیا د ابراهیم علی السلام اولاد کې دین او الله دوی تر علی ګره مدین والو فساد مکوي زمکه کې پس د اصلاح د دې په توحید یا په باسط د انبیو ذالکم خیر لکم دارن کې دل ساو د پاره غور دین کنتم مؤمنین کوم مؤمنان یې ولا تقودو بل بد اخلاقی یو شرک او دیم ناب تول کې کمې زیاته درې معاشرتی بد اخلاقی بګیوا ولا تقودو مکه نه بكل سراتن په هر لار کې نو يرول به منې کول او وذکرو اس کنتم قلیلا یاد کئ دا نعمت وته یادې کله چې تاسو یې لک فکسر کوم ډېر کړه او انظر وګوره کې فسرن کان شو عاقبت المفسدين انجام دا فساد کوونکو په خوانو دین عبرت واره و ان کان طائفه منکم امنو او یو ډل ان کان طائفه دا شعیب علی السلام قوم ته وای یو مطلب دی که چرته وی اوړله ستاسو نام ایمان وروړي بالذي پاغه ورسلت به چې زه پر علی گله شم متعفتن بلډلا لم یمنو ایمان نه وروړي نو فصبرو بس انتظار کوي نه منه انتظار کوي حتا تر دې پورې حکم الله بیننا چې الله فیصلو کی زمون منس کې وو خیر الحاکمین هغه الله بهتر د فیصله کوونکو نه ده نو یا خدا قول د شعیب علی السلام او یا ادخال الهی ده نبی علیہ السلام ته خطاب کوي وګوره د قومونو او قوم حالات دی ولیدل نو ان کان طائفتون کچرته وړل منکم استاسنا د مکی والا امنو ایمان وروړي بالذي پا دین پا توحید ورسلتو به پیغمبر توي چې ته د قوم دوه چې زه پر علی ګل شم او بلړل ایمان نروړي نو زفس بیرو انتظار کوي حتا يحكم الله بیننا الله و فیصله زمو منځو کې او الله بهتر د فیصله کوونکی دی قال الملو الذين استكبروا وې غټانو مالدارانو زجر ورکې په اخراج الرسل پیغمبر له دمکی ورکړې کلی نه بدی واچ قال الملو الذين وې مالدارانو کسان استكبروا چې ځان اوچت غنل او لیدلیو د الله د دینه من قومي د قوم د شعیب علی السلام نه سیو تویلو لنخرجنکم خامخامو بو باسو تا یا شعیب یا شعیب علی السلام والذین واکسنا منو ماک چې تاسو سره ایمان راوړل من قریتنا د خپل کلینا کلینا دې شړو یا خو به د کلینا وځي کدا مثلا نه پرې دی یا او لتعودن فی ملتنا یا برا واپس کیږي زمون دین ته را واپس کیږي څه مطلب وری هغه مخکې دی په دین اوس نه نه دلته عود دلته په معنا عود د رجوع الی حالت الاولى تم وای عود کله په معنا د مطلق سارا ګرځیدل نو دلته دغه معنا مراد او لتودن یا با کیږي تاسو فی ملتنا زمون بدین دا واپس کیږي نه کیږي با یا به زمونږ دین منه او یا به هم د کلی نشړو قال وی ورته پیغمبر ولو کنا کارهین اگر کوم تاسو دا دین بدګنو مونږه هغه دین ته بد وایو نو څنګه به تاسو دینو منو یعنی نه منو قد افترینا یقینا مو خو به دروغ وایو الله په الله باندې او تړو په الله باندې کذبا دروغ ان عدنا کو شو فی ملتکم ساس په دین بعد اذن جان الله منها پس دا غینه چې خلاص کړی او ساتلی او الله دا غینه اینه مونږ الله ساتلی نو ستاسو دغه بد دین اختیار کو دا خو په الله دروغ شي وما وما یکون لنا او ندی جایز مونږ لره نو د فیها چې شو په دې ملت ستاسو الا ان شاء الله ربنا مگر چې الله واړي چې زموږ رب د خاله نه غواړي وسع ربنا توان او طاقت لري زموږ رب کله شین دار یو شي یا رسیدل لري زموږ رب ار یو شي ته علم په اعتبار د علم الله پار عالم دی نو موږ ته دین را لګلې دی نو دغه حق دی استاد سودانا علی الله توکلنا په الله باور وسد او رب نه زموږ رب افتح بیننا وبین قومنا بالحق وې مالدارانو هغه کسانو کفرو چې کفر کړي من قومي د خپل قوم نه لنه تباتون شایوا خلکو ته وی کتابیداریم د شعیب او کینکم بشک تاسو با اذن په دغه خله خاصرون د تاوانیانو نشه داغي په دین کېږي ما تاوان به مو مې پلار ني کې دین نه به گمراه شي یا تاوانیان به شي بیا به تاسو زمو دشمنی په سر والے نو فاخذت عمر رجفا ونی ودی لره زلزلې فاس به دی وګرځیدل فی دیارم په خلکورونو کې جاسمینه پړمخه پراته الذين کسان کذبوا شعيبا چې دروغ جن کړو شعيب عليه السلام نو کعلم یغنو فیها دا سره الذين كذبوا شعيبا نفانو فانو فانو آ کسان چې دروغجن غړل شعیب علی السلام نو فانی شو تباشو او دا سي تباشو کلم یغنو فیها گویا کې توې وخت نو تیر کړي پدې خپل کلیو وطن کې دا سي مې روکړل الذين کسان کذو شعیبا چې دروغجن غنلو شعیب علی السلام کانو هم الخاسرون او ایشو تاوانیان دوی وی چې د شعیب علی السلام ومننو ازل خاسرون الله وینا د شعیب علی السلام خلاف کو نو تاوانیان فتولانهم لاړ پیغمبر د دوی نو قال وی د حسرت یا قوم زما قوم لقد ابلغتکم ما خو رسول رسالات ربی پیغامات د خپل ربنا ساخت لکم خیر خوې مل ټوله تاسو نو فکیف آسا سرنګ بو زغم جن او خپه شملا قوم کافرین په قوم کافرانو خپه در باندې نیم ځکه چې ما خپل کار کړل و ما ارسلنا فی قريه من نبیین دا تنویر تنویر دی دا اوس تنویر الله رب العزت کوي تنویر په ما بعد دې کې واقعات مخ کې بیان شو د امم سابقه نو تذکیر بن نعم او نقم په دغه واقعاتو باندې ور کوي و مارسلنا فی قريه بس حاصل دار چې موږ نه را لګلې فی قريه په اس کلی کې من نبیین پیغمبر الا خزنا علا بلکې موږ تکالیف پی راولو ګورو الله ته راګرځي کنه ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه نو دا تذکیر بالنعم شو بیا بدل کو په زید تکالیف او بدو الحسنه خوشحالی تکلیفونه لری کو آرام راحت خوشحالی راولو حتا عفو تر دې چې دا خلک ډیر شي عفو ډیر شي څه مطلب بخاری وای اے کسرو وکثرت اموالهم ډیر شي مالونه ډیر شي حتی عفا تر دې چې ډیر شي مالونه او جانونه نو وقالو بیا دی وی قد مصاباونا زرا و سرا یقینا رسیدل او زمون پلار نکتم تکلیفونه و سرا تکلیفونه او و سرا و خوشاله مطلب څه دا مړه دنیا ده دا پکې زیرازي کله راحت یو کله خوشحالي یعنی الله ته توجه الله نعمت نه یادای بلکې دا دنیا ده بس دنیا یی کله خوشحالي وی کله تکلیف فاخذناهم اني ولمون دي بغتت الناس فهم لا يشرون دين پويدل ولو ان اهل القرى کچرته دې کلو والو دلته اوس التفات ته موجوده وتا د مخینو ذکر یو کو اوس التفات موجوده وتا نو که چرته د خلکو توحید منلې وي الله یې ما په ډېر لوی د برکتونو دروازې کولو کړې نو فامن اهل القرى دلته دا امن امن یو درې ځل راغله ده هر ځای جدا معنا ده اف امن اهل القرى ايات يهم باسنا بياتن وهم نائمون اف امن اهل القرى آیا بچ بشي اهل القرى کلو والا آیات یوم باسنا چې راشي ورته زموږ عذاب بیاتن د شپې وهم نایمون په داسې حال کې چې دی ودوي نشي بچ کېده او امن اهل القرى آیا بچ بشي اهل القرى کلو والا آیات یوم باسنا چې راشي ورته زموږ عذاب زوحان په وخت د چاش کې دروازه وهم یلعبون او دیا بسو کې اختی نشي بچ کېره دلته امن امن په معنا د بچاو افا امینو مکر الله او زلتا افا امینو او معنا کې د بچاو معنا غلطي یې افا امینو مکر الله آیا په امن بشي د الله دا عذاب نه یره نشتا د الله د عذاب نه نه یری نو فلا یمنو نه به خوف کیږي نه به یری کیږي مکر الله د الله د عذاب نه ال قوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان دغه بدبخت خلق د الله د عذاب نه به خوف وي اولم یهد للذین یرسون الارض من بعد اهلها اولم یهد دلته هدایت په معنا ده پس داغه مشرانو نه مشران لاړل اوس هغه جیدادونه مالونه دولتونه دی په اوس وارثان دي نو دي ته په عقل دا خبره ښکارا نشوا چې الله نشاو کو موږ اوغواړو نو حسبنا او برسو دوی ته عذاب به ذنوبم په سبب د جرمونو ولی هغه مخکینوم جرمونه کړیو نو الله عذاب ورک نو په عقل سره خودونه سړی سوجو کې کنه کوم جرم کوم بم تبا کی ونتبع على قلوبهم نو مہر لګولې مونږ د دې پزړو فهم لا اسمعون دی حق نوري تلک القرا دا کلوالا نو تلک القرا دا کلی دا کلی دی دې کلو دا واقعات نقص علیکم بیانو پتا باندې منن بایها د دې د بازو خبرونو نه ولقد یقینا جاءتهم راغلی دي تر رسولم د دې انبیا بل بینات په دلایل واضح او فما کانوا لیؤمنو نو د چی ایمان راوړې بما کذبوا په سبب داغه چې تکذیب کړو من قبل مخکې مخکې یو ځل تکذیب کو نو الله ته توفیق واغ شو سیمان دروړي کذالکم دارن یتبع الله مہر وی الله لا قلوب الکافرین پزړونو د کافرانو وما وجدنا لاکثرهم نو مندلی مون اکثر په دې کې من احدن پابند لوز او یا ان نافیه کا ندی مندلی مونږ اکثر په دي کې لفاسقین او لا په معنا د الا الا الفاسقین مگر فاسقان ثم باسنا من بعد موسی بیااتنا شپږم واقعا دا دلیل نقلی د موسی علی السلام خو په اوله دعوا تسلی تسلی مبلغ لا چې بیان کې مسله بیانې نو سخته برازي ور موسی عليه السلام ته تکلیفونه راغلي او برداشت کړو ثم باس نامه بعدهم بیا را لګلیو مون د دې انبیو نه بعد بیا موسی عليه السلام بیا آیاتنا فخپلو حکمن معجزو اله فرعون فرعون ته وملئی او دا غاټانو سردارانو ته فظلمو بها وی انکار کړو په دغه معجزاتو فنظر ګوره کیف سرن کان شو عاقبت المفسدين انجام دا مفسدینو د تمهید بیان وسی تفصیل کئ وقال موسی ویلی موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی بشکذ کیم رسول ز استاد پیغمبر می رب العالمین د طرف د رب د مخلوقات نه په واقع کې مقامات دي د موسی علی السلام چرته قرآن کې واقع کله وګد شي نه آی کې مقامات جوړ کی نو اول مقام یعنی اول قص د واقع د موسی علی السلام مناظره او غلبا ا بیانې د رب العالمین نم حقیقن علا الله اقول علی الله حقیق لائق دی لازم دی پما اے حقیق علیا دا علا پمانا یا دا علیک لائق او لازم دی پما الله اقول چې نو مل الله په الله به الا الحق مگر حق او حقیق لایق دي چې الله اقول زونه مې مل الله په الله باندې الا الحق مگر حق وینا قد جئتكم راتلمی کړي تاسو سبب بینتین په دلیل معجزه مې ربکم طرف درب ساسونه نو فارسل ما یا بنی اسرائیل پرې د ماته بنی اسرائیل چې دین وته بیان کم تا غلامان کړي دي بګارونه بګه یعنی بیزاون رانا کون کې چمک وخون کې او کتون کولرا لاس هغه به چمکو قال الملو نوې مالدارانو غټانو من قوم فرعون د قوم د فرعون چې ان هذا لساحر دا خو جادوګر دی علیم ډیر ماهر ډیر وی جادوګر دی امسان مار جوړی لاس چمک وای او یرید اراده لري یخرجکم چې وباسي تاسو من ارضکم د خپل کلی وطن نه مشری غواړي ملک دنا قبضه کوي فماذا تامرون تاسو سم مشوره راکوي قالو دی قوم وتو ارجه یومانا ارجه وا ها هو مهلت ورکدته او د ضرورتا وخت بوله ورکو چې د خپل خبرو نه واړه او زمون په دې دین باندې شه مقربین دغه کنه بځای موږ نه سپاتی کی تعلیم علی بسټه ځکه غټ خلک دا لاندې خلکو باندې دقه تعالی سټ توپ کې نور زبینک او دی بس خوشاله شیخ رحم الله بوي چې وته کنزل کې ما ته خان کنزل وکړل پایم خوشاله خان کنزل وکړ نو لمن المقربی او ګوره ایمان پکې نشته نو رویه سونه کچا ده اروا کچا ده اروا ده ایمان سړی کې اروا پخه کی ایمان نشته نو راغلی دی مونږ له بسراکه کنه دا باغه شیخ عبد السلام صاحب رحم الله وی وی دا اهل بدعت هم دا چیری د خپل دین مذهب مسلک مناظره بکای خو هیڅ مناظره بالا کوم سو پیسې براکه ادا کیسه وای زبس اوس تیر خلق دی بس نه به دنیا نه تللی کنه په 3000 روپے مناظره کړي وخاغه صاحب 3000 روپے غشته مناظره لچ راغلو غټ سړی وو نو دای صبر کوي کنه قالو دی ورته ویا موسی دا څنګه دین هم دی چې په پیسو مناظره په دین باندې غوسړې ځان قرباني او ته مناظره بدل کوم خو سو براکه نو نظر بندي وکړه په خلکو د حاصل شي سحر یو کو پسترګو د خلکو مطلب نظر بندي وکړه وسرحبوهم او واسترهبوهم او روب واچو په خلکو زکه په نظر باندې سیر سره ټول میدان د مارانو لمانانو ډک په سیر سره غسون امسار سیګ ارسوي کنه غ ماران شو وجورات له وکړه به سحر نظیم په لوی سحر میدان ټول ډک بس دې کې وحي وشو واو حینا وحي وکړه مونږ اله موسی موسی عليه السلام ته ان الک عصاک چې ورځوا امسا دې فیزا هيا ناسا بدام سا تلقفو تیر کړه ماغه سیا فکورا چې دوی جوړ کړیو هغه جادو مادوی تیر اغار سبا سه جبه راوسته چې دا سي راتاو کړه کنه ارسه څه شو یتلقف تلقف لقب څه ته وای غړپ کول غړپ کړه هر څه په یوز یو معنا دا ده دا خو حقيقي معنا یو مجازي معنا هم پکې کړی دا امام شیرانی الیواقیت والجواهر کې فاذا یناسابا تلقفو ما یافکون تیر کړه هغه سه یعنی هغه اثر د سحر چې دوی کړو بس امسا غورځیدلو کنه ا سحر اثر راغس میدان کې صرف پړیو همساګانې پرته یو خلکو دې څه در چل را سره کړو دا هو ماران لړمانان نو فوقع الحق نو ثابت شو حق و بطل باطل او برباد شو و بطل او باطل شو برباد شو هغه ماغه سکانو یا ملونه چې دی کول نو فغلبو کمزوري شو هنالک دغه ځای کې ساحران او ان قلو او ګرځیدل صاغرین ذلیل والقیا سحراتو ایمان هم راوړی دی پر رب د مخلوقات رب موسی او هارون چې رب د موسی او هارون علی السلام دی موسی او هارون ولی یادای وجداوا ک چرته د سره شوبرات لا چې برب العالمین چا به جوړم دا فرعون یادای زکه ته رب العالمین وی وی نه رب موسی او هارون یو وجدا او دویم د تعین د پاره د وی کنه چې دا متعین کې وردا فرعون نه هغه الله یادم او بل داوا چې القرآن به وی چې دا د معرفت د رب وته موسی او هارون کړه د استادان دي نو ځکه استاد ذکر کا دا د اصل سړی کاری چې هغه د استاد خبره د استاد په حواله کوي او باید سړی او دا زما خپل تحقیق دی نو استاد نه یادې استاد به یادې قال فرعون وی فرعون امنتم به ایمان مې راوړ دې پدې قال فرعون امنتم به تاسو ایمان راوړ پدې موسی عليه السلام قبلا اذن لكم مخکې د اجازه زما تاسو ته نو اجازه نه بغیر ایمان راوړو الکه په ایمان کې مملا د فرعون نه اجازه غواړي سره دا وسمی اهل بدعت خا ته قران لتلې تم پنځ پیرې شوي مان اجازه تونو غسل کوي قران کې خلک اجازه غواړي ان هاذا یقینا دا لمکرون دا یو تدبیر مکرتمو چې تاسو کړو فل مدینه ته په دې خار کې خبره وته الټک راوست دې حرامي دي او سوي دا چې دې مخ کې منسوبه جوړه کړې و دا د دې مخ کې نام مشوره وا چې بس مونږ به د تزان سکو مغلوب کو لتخرجو منها دې د پاره چې وباسه تاسو د دین اهلها د دې غوسیدون کې حکومت را ناخله فسو بتعلمونا زرد چې په بشه زما په سزا سزا دادا چې لو قطع نه دې کوم خامخه پرې وکم لاسونه ساسوار جوړ کوم خپې من خلاف نه دل بدل ثم لو صلیبنکم بیابم پانسی کوم اجمعین ټول زوړن بم کم ټول قالو دی وتوې ان الی ربنا منقلبون یقینا مون خپل رب ته واپس کیدون کیو پروام نشت یا دومره ما د پرس دنیا پرستو چې ایمان نو وی صبر علی راکه کنه او دلته اوس نری خبره سری سترګې خی ایمان د وجه توحید کې دا کمال توحید سړی نه بادر جوړی قران سړی نه بهادر جوړی شل قران بارکه با دا د مشایخ نه مونږ اوریدل چې کله کله وی درس وکاو چرته د قران داسې خبره اثر به وکړو نو وی چې وا د الله کتابه ګیدړ نظمره جوړه قران کې دا کمالي توحید کې دا کمالي او د خلکو پروانه ساتي اور دې پروانیش د ایمان او توحید په جرم وجنه ربنا زمو رب افرغ علينا راتوي کې بم باندې صبرن صبر استقامت وتوفنا مسلمین او بوزي مونږه موحدین سره توفنا مسلمین مونږ وفات کې مسلمین موحدین تابعدار الله چې مرو موحدین مړ شو وقال الملو من قوم فرعون دا دویم مقام دی د فرعون د طرف نه د موسی علی السلام په قوم باندې بیا سخته ځکه د مناظرې نه بعد دی غوسه شو نو مخ کې ویلیو بچی لالول ورلا خو بیا دغه حکم بن کړو نو دلته چې مناظره کې بیلاتو شنو غوسه ده چې هغه غزما سړی مخبل کړل او اثر شو په میدان کې په خلکو باندې چې دا خو موسی علی السلام په حق دی نو د دبو غرزول تا او دغه زینا بیا موسی علی السلام په قوم باندې سختی رااله فرعون وی الک بیا زامن ولا وجنه او د خود بیزتی ولا شروع کې خو لیکن وی دی حکم ته لا حکم یې کړو خو عمل پلانو شروع کړي الله تبا فقال الملو هو یا غډل من قوم فرعون د فرعونانو نه تزر موسی ته پرې دی موسی علی السلام او قوم او قوم لیفسدو فی الارض چې فسادو کې زمګه کې و یزرک و الہتک ستا بندگی ستا حاکمیت هم پرې خره و الہتک او ستا د خدایانو اولوہیت هم پرې خره یزرک نفی د حاکمیت د فرعون و الہتک نفی د الوهیت داغي د الهاو ولی توحید فی الوهیت او حاکمیت دواړه دی کنه وګوره نظر کا ستا حاکمیت هم نه منی والهتک او ستا د خدایانو خدایم نه منی ولی ابراهیم موسی علی السلام د کم ملت ته ملت ابراهیمی دای دی کنه قال سنقتل ابناهم نو فرعون وی زرد چې قتل بکم د دوی سامن ونسي نسام بي پردګي به د خزو کو وینا بشکم فوقم د دې د پاسه قاهرون زور او یو اقتدار والو قال موسی قوم پیر شو چې دا خو به لوی عزیتی نو قال موسی ورته موسی علی السلام له قوم خپل قوم ته استعینوا بالله مدد غواړی د الله نه وسبرو کله کوسه ان الارض زمک لله د الله د یورث او ور کوي مې شا چاله غواړي مې نه بادي د خپل بندگانو نه دینه به والی تاسو له بدر کی قال وی ورته موسی علی السلام اسا ربکم قریبه د چې تاسو رب تسلی ورکي ایه لک عدوکم چې هلاکی تاسو دشمن ويستخلفکم او وارثان کی تاسو په لرز د ازمه کې پینځور ګوري کې وتعملون چې تاسو بیا څنګه عمل کوي د ظلم نظام قائموي کده عدل او انصاف ولقد خزنا آل فرعون بالسنین دا ابتلا بن نقمم دا او درم مقام فرعونیان باندې د الله زابونه شروع شو یقینا مونږ نیولیو فرعونیان به سنین په قحتونو باندې قاتونه پراله ونقص من من الثمرات او کمی د د میوو لعلم دې د پاره یذکرون چې نصیحت قبول کی پیدا جاتهم الحسنه کله چې براله خوشحالی او فراخی قالو دی وی لنا هذه دا خو زمون حق ده شکر نویس دا زمون قابلیت دا سیب مون په خپل قابلیت باندې دا کار وکړو لکه زمو حکمرانان وای کنه مونږ به دی شي سره سکو مقابله کو کرونا راغلی و هم کرونا کې سات مقابله کړانګې دا الله عذاب سره مقابله کې نه د جهالت خبرې دی مې مقابله وکړه ها قالو لنا هذه وین تو سیبم او کو چرته ورسی ورسی دوی ته مصیبتون سبد حالی نو یتیرو بی موسی کو برسی دوی ته سبد حالی تکلیف نو بد سپیرتو به غنه به موسی د موسی علی السلام مما او دا غچا چې د سر مرګری مړه دا د سپیرو دلاس الا خبردار انما طائرهم یقینا اغا سپیرتو د دوی یعنی اغا سزا او مصیبتونه د دوی اند الله د الله تر طرف ندی موسی علی السلام ته وی جاهلو چې دا ته چې موږ ته معجزه پیش کړي کنه نو غری په دې یقین نه ده ته به وای چې لکه په دې به موږ متاثر شو نو متاثر کیږو فارسلنا علیهم طوفان نو راولېګه موږ په دې باندې طوفان بارانونه هلاکتونه والجراد مولخان والقمل اسبگه وزفاد چیندخان ودم او وینا آیات مفصلات دا معجزه وی بیاله بیاله جدا جدا ارسه کې به وینه وینه وا وبرالی هم وینه د خوراک غم وینه کپڑے راوالی غم وینه ارسه باندې وینه لګیدل فاستكبروا نو دي ځانو چته غړو کانو شو قوما فاستكبروا ځانو چته غړو کانو دی قوم مجرمین قوم مجرمان ولما وقع عليهم رسو کله چې براغه په دی باندې س عذاب د دې عذابونو نو قالو دی وی یا موسی موسی عليه السلام او غواړه دا مونږ د پاره د رب نه بما عیتاین دک په سبب دای چې تاسو ری وعده کړی دا ستا دعا قبلې لئن کشفت عنا الرزق لری دې کوم نه په دعا سره د عذاب لنؤمنن لك موږ په ته ایمان وروړو نو سرن ما کوي اسرائیل خوشی به کوتا ته بنی اسرائیل دوکه به کولا فلما کشفنا نو مرسا چلر و کوم د دین عذاب الاجلن سو وخت پورې هم بالی او چې دی باغ نیټه تر رسیدلیو کال نیم با عذاب وکنه او کال نیم بخو از هم ناسابدی بیان کو سون ماتون کی دوا دیو نبه بری اسرائیل پر خول او نبه ایمان روړو فندقم نامنو انتقام آغش مونږ د دوینا فارغ نام غر کم کړه فل یم می دریاب کی بیا نوم د دی وجه کذبو چې دروغجن غنلو بیا آیات نازم و آیاتونو قانون ها غافلین او دی د دینو بے پروا او غافلا واورثنا القوم الذین او ورم ک قوم آ کسانو ته کانو چې یو سزافونه کمزوري ګڼل شوی ایله مرکز مشارق الارض اما شرق درب د زمکه او مغارب او مغربي د شام غ مشرقي مغربي علاقې یادې شام فلسطین التي غبارک نافیه چې موږ خیر برکت چولې ده ام تبا کړل بنی اسرائیل روس جهاد کو دغه ملکونو ته ملوش وتمت کلمت ربک ربک الحسنا او پورا شو حکم لوز درب ستاده الحسنا په خطرې قالا بنی اسرائیل په بنی اسرائیلو الله غلوز وسره پورا ک او فتح وکړي ملکونه ورکړي ما صبرو په سبب دای چې کلک شیو کم خلق ودمرنا او هلاکم کړه ما سکان یسنو فرعون چې جوړو فرعون و قوم دا قوم و مکانو یارشون او هغه چې دی به سفرونه جوړول د باغات باغات مې تبا کړل او بلډینګونه مې مل تبا وجاوز نبی بنی اسرائیل البحر سلورم مقام دې کې اظهار د ضعف اعتقاد د بنی اسرائیلو بنی اسرائیلو کې بیا روستو عقیده کمزورې رااله دوی چې دریاب نه وړې دل کنه تلل نو بلاره یو قوم ولید ای شرک درگاه و عرس شریف شورو دی شو کته اب موساره دغه سی چرته عرس مر زمونږه مې سونه خوان به کاو او ته د الله بندگانو سلويخ کاله مې مهنت کو اگر سره لپا او بوله وک سین لو نو دای عوامو کې دا کاری شیخ القرآن به وی ویس سلويخ کاله وته مسله بیان کی خو کو چرته سامیره پیراشی شرک بدعت ویني بیا خو منډه کی دا عوامو دا کاری وجوازنا وجاوزنا ببني اسرائيل تیر کړم بني اسرائيل البحر د سمندر نه فاتو علا قوم نو دی غاړه تیر شو په یو قوم یا کوفون علی اسنام لهم چې بندگی کول عبادت کو د خود د الہ او چې د دویو یا منجوران جوړ شي ولا اسنامن په درګونو چې د دویو منجوران ناز اورس مرس قالو دی یا موسی موسی علی السلام اجلنا اجلنا الها مقرر کوم د پاره مې او درګه کمال او اله هله کسنګ چې د دې درګهونه دي قال غوتو انکم بشک تاسو قوم یو قوم یتجلون جاهلان او ان هؤلاء متبرون دا خلق خو تبا کیدون کی دماغ سه هم فی چې دی پکی دی و باطلن او باطل دماغ سه کانو یا عملونه چې دوی کوي دا کم چې دی وقوف او طواف کوي دا عملونه برباد دي او د دې شر د عقیده د وجنه بدوی هلاکی قال دوی غیر الله قالو قال غیر الله وی ورته موسی علی السلام آیا غیر د الله نه ابغیکم زولتم تاسو له الہ حاجت روا حالانکه و هو فضلکم هغه فضیلت درکړی تاسو غورکړی للعالمین په ټولو مخلوقاتو د خپل زمانه و اذا جنا کوم کله چې نجات درکتا سمینال فرعون فرعونانو سومونکم چې رسوي تاسو ته بد عذاب وجل زامن ساسو بی پردگی کوله د خزو ساسو په دې کې امتحانو د طرف درف ساسو نه ډیر لې او بعد ناموسا 30 لیلا پنځم مقام میقات اول د پاره تلو د کتاب د ورکړې د پاره نو دیر شوز اعتکاف او بیا لس وسره زیات شوي دلته سامری دی په شرک اخته کړل و وعدنا موسی وعده کړو موسی علی السلام سره 30 لیله د دیر شو شپو خاتمنا پورا کړمغه دا وعده بیا شرم په لاسو نورو نو سلويخ فتم میقات ربی نو پورا شو ملاقات درب دا د موسی علی السلام د خپل رب سره 40 لیله سلويخ شپه سلويخ شپه ورځه وقاله موسی ویلی موسی علی السلام لی اخی خپل رور ته هارون چې هارون علی السلام اخلفنی فی قومی پاتشا زمان رسو په قوم کې واصله او اصلاح کولا تتبع سبیل المفسدین او تابعداری مکو د لارې دا فساد کوونکو کم خلق شرک و غیره کوي مې پرېدا ولما جاء موسی هر کله چې راغی موسی عليه السلام میقاتنا زمغه مقرر وخت مقرره تا ملاقات وقت مقرر وکلم رب خبر وسر الله وکړي قال وی وی وتا رب رب زما رب ارینی ما تزانو خای انظر یک چتا ته وګورم قال الله وتعالى لن ترانی ما دنیا کې نشلی دی ولیکن انظر لیکن وګور ال الجبل دی غرتا کوئی تور فین استقر مکانو کدا برقرار پاتې شو په خپل ځای زما د تجلیات او طاقت ولره فسو ترانی زره چې بیا ما دنیا کې ونی ویني فلما تجلا کله چې ښکارا کړه الله رڼا ربو د درب للجبل غرتا غرته تجلی وکړه نو جاله دکا وی ګرځاو دا هموار زرا زرا وخر موسی او د ډیر رو او یری د وجه پریوت موسی علی السلام سائقه به اوشا فلما فاق هر کله چې اوش کرا قال وی سبحانك پاکی د تعالی را الله ستا ذات لوی ذات ته تب تو الیکا توبه واسم تا تا د سوال د رویت نه وانا اول المؤمنین او زه اول د یقین کون کونم چې دنیا کې دنیا کې ته په دې سترګونه لیدل کېږي قال ورتو الله یا موسی موسی علیہ السلام ان استفیتو کا ما ته غوړه کړی الله الناس په خلکو به رسالاتی په خپل پیغامات لګلو سره و به کلامی او په خپل خبرو بلا واسطه سره نو فخذ ما ته تو کا واخلا هغه کتاب چې داله می درک وکم من شاکرین او شد شکر گزارونه بیان کا ملاقات د آخرت حبطت اعمالهم برباد دی عملونه حل یو زونه دی ته بدل نه ور کړی کیږي لا مکانو عملون مگر دا غس چی دی کول واتخذ قوم موسی او جوړ کړو قوم د موسی علی السلام من بعدی پس دتلو د موسی علی السلام نه میقات تا من حلیهم دا خپل زیوراتونه عجلن سخه جسدن جوسی والا له خوار چې داغه आवाज او سخه جوړ کړو سونه وا هغه دا غم خاده د پاره خلق د بلنا راړي مالدارو نه د غریب خلکو نو فرعونانو نه سونه د خاده د پاره راغسته واغې کې حکم د هجرت شو هغه سونه لاس کې پاتې شو ځان سره یوړ موسی علی السلام ته وې دې سر سو کوی دا خو غنیمت ته دای په دین کې دا ودا بزای کې نو بس دا غورځوي ای چې وګورځولا سامری ولیدا اگر وستا اوس خیت ولا جوړ ک د جبريل د خپو نه نه اصل کې د وسر داسې تکنیک کړو چې پای کې داسې سوراخونه وغیرہ قرطبي وی کړو هوا چې براتلا غیبه आवाज کاو د تناشنا تکنیک او سنزان او سنس یو کوکان لکه اوس ګوره د ماشومانو کلونی دي کنه د کې صدا سي دونه غونته یو سپرینګ او بونګې لګیدلی چې د هوا پرشر پر راځي आवाज کوي خو موږ ته غوځه کدا ناشنا نخکاری چې ساينس ترقی کړي دا غ وخت خدا غټ ساينس هو چې کوم هر کله چې غرزول شو داس خې د دی وړاندې موسی علی السلام چې راغې هغه ویل کو داسې ودړو نو اور زول شو د دی وړاندې هر کله ولما رجع موسی هر کله چې واپس شو موسی عليه السلام اله قوم خپل قوم ته غزوان اسفه چې ډکو د غسینا او غمجنو قال وی به سما خلفتمونی ډیر بد دغه شی چې تاسو جوړ کړل من بعدی زمانہ بعد عاجلتم ربکم تلوار مکو د الله د امرنا د الله د فیصلې نه تلوار کوم ته خو انتظار کړی وې تورات مې دل راوړو یا عاجلتم امر ربکم تلوار مکو د الله په عذاب د الله عذاب هم ځان ته متوجې کو والقل الواها او کې خو تختې القا ورزول تنوي دا اخستلو خو په جلته غوستل غوساو د غوسې د وجنه باندې سړی سرسلاس کې ازر کیدی او یا داوا چې مفسرین وای چې دا سي اصل کې مسعودي مورخ دی مزو مروج الذهب دا کتاب دی تاریخ برشتموس پای کې لیکلي دي ارتادت یدا موسی نو فسقطت الارواح من یده موسی علیہ السلام د غصې نه لاسونه اورپېدل اورګدېدل بعضې سړی غصه شي بیا ټول ریګ دی اورپي نو دی غصه دی او خو ډېر جلالي و نو بس هغه په غصه کې لاسونه رپېدل هغه ته وښوېدل نو هغې سره هغې کې کرک راغی د الواحو کې والقل الواح کې خود په جلته سره هغه الواح د تورات واخذ براس اخي ویني و ګیرا سر د خپل رور یجرو الیه چراغ کې ځان دا خیال داو چې زما د رور مسله نه بیان کړي قال وی وی ابن امه هارون علیہ السلام وته وی اے د مور زویا دا د ترحم نه پاره وی چا وینا دی وی اخی افیر ورو غلطه خبره نه ابن امه ترحم له پاره وی ان القوم یقینا قوم چې سزفونی زی کمزور کړم یعنی زما خبره نه منله چې مړه ته ورکوټی مولا غټ مولا الته تللی او دا دا متصوفه وای کنه ابن عربی دی وغیرہ او وی دوی وی چې اصل کې داسې چلو چې دا موسی علی السلام هارون علی السلام ظاهرو ظاهر پرستو او موسی علی السلام چې طریقت والو نو د ظاهر ته ګوري شرک دی کې دي چې موسی علی السلام راشي موږ سره موافقت وکي مسله می بیان کړي و خو زما خبره ته خبره نخ کاری دا او ما دون رد اوکو اوکو چې وکادو یقتلوننی قریب و چې زی وجلې وې دا مطلب نه چیریږي وای مسله می بیان کړي دا نو فلا تشمت بیلا دا زما کمه نقصان نه ده نو مخ خوشاله او په ما باندې دشمنان دشمن را باندې مخ خوشاله وا ولا تجلنی او تم ګرځا ما مال قوم ظالمین قوم ظالمانو سره یعنی ما منکر رد کړي موسی علیہ السلام پوښ قال وی رب اغفر لي ولي اخي الله ما تم بخنو کې او زما زما رور تم وادخلنا موږ داخل کې په رحمت کې په خپل رحمت کې وانت ارحم الراحمین او ته ډېر رحم کوونکې رحم کوونکو نه تخویب ان الذين يقيننا كسان اتخذوا العجل چې نیولې اوس خیر سلیان سن سینالهم غضب زرد چو برسیږي ته غضب مې رب هم د خپل رب طرف نه وسلت په جند دنیا کې وکذالک نزل مفترین هم دار مو سزا ورکوم مفترین او ته مفسرین وی روح المانی چې په دې کې بدعتیم داخل دی ام الله د ذلت سزا ولور کی والذین کسان عملوا سیئات چې عمل کړي دی بعد سمتاو بیا توبه باسی من بعد د دینه بعد وامنو ایمان وروړي مسره ومني نربک بشک ساره من بعد د دینه بعد غفور رحیم بهون کې مهربان دی ولما سکت موسی الغضب موسی الغضب دا شپږم مقام د دی واقع د موسی علی السلام دوباره میقات تتلل او تورات باندې عمل نکو ګران مسری دي نو قوم نه دو 70 کسان ځان سره روان کړل د الله ملاقات واختار موسی غور کړل چون کړل منتخب کړ موسی علی السلام قومه اے من قومه د خپل قوم نه سبین رجلن او یا تنسړی او یا تنسړی مقر دا اصل کې دوا ویا دي ځکه دا دولس ټبرې وي او هر هر ټبر نه دو شپک شپک کسان نو بار چک 72 جوړي خو 70 ځکه یاد کړل چې موسی او هارون علیه السلام انبیا دي ناغه پښمیر کې نه نو سره خو لیډره په حیثیت تللی ورناسل سونه دي 72 دي نو دی اهلک ته هم تا به دوی هلاک کړي وي من قبل مخ کې و یا یو ز زو دی به مخ کې هلاک کړي وي نو دل ترایلو را مې وستل او زه دل تراله هلاک مړکړل بنی اسرائیل ته بسوم چې دا زموږ سرداران به تعالی ته وجل سا منسوبه وا اپا توهلکونا آیا الله تمون هلاکه بما فعل صفاو مننا چې کار کړی دی بی وقوف په مونږ کې ټولو دا سوال نو کړی دا بازو کړی نو الله بازو نه پوي کو نو ټول پینې سي ان هي پویم په دې چې نه دا الا فتنه تک مگر دا ست امتحان دی خو الله مونږ ته وسوبه سي ته ذل بها خطا کې په دې امتحان سره منتشا چالو غواړي او تهدی منتشا کله کې په دې امتحان سره چې څوک تو غواړي انت ولیونا تم معاون مددگار فغفلنا بخنه راتو کې رحم را باندې کته بهتر ده بخون کو نه وقت بلنا فی هذه الدنیا مقرر کی ولی کی زموږ لپاره په دې ژوند د دنیا کې محسنه بدله د نیکو او په آخرت او آخرت کې اجر ان هدن الیکا مونږه رجوع کو تا تا تا تراګرځو قال الله ورته عذاب عذاب زما وسیب رسول کوم بی په دې سره منشا چالر چو غواړم چې نا فرمانی کوي ورحمتي وسعت رحمت زما وسی دې رسیدلې کله شین هر یو شیتا دا وسط رحمت خو فساد تو بها زرد چې لازم او خاص به کم دې ته خصوصي رحمت هغه وسط رحمت دا هغه معنی د رحمان دا او دا معنی د رحیم شو فساد تو با زرد چې لازم او خاص وکم دا رحمت للذین کسانو د پاره یتقون چې ځان بچکی د مناهی او شرک نه ویتون زکاتا او پاکی ورکی زړه تا زړه پاکی تسکیه نفس زکه مکی صورت والذین کسانو هم چې دوی بیا آیاتنا زمون په آیاتونو باندې یو مینون ایمانم لري الذين کسان د اوس ترغیب الی طاعت الرسول الذين کسان يتبعون الرسول چې تابعداري کوي دار علی کې شوی النبي او د خبر ورکون کی رسول وته په دې اعتبار وای چې دا الله را لېګلې او نبی وته په دې اعتبار وای چې خلکو ته خبر ورکړي نو رسول او نبی په دې کې نسبتی فرق دی چا به کې فرقونه نور کړی دي رسول هغه شریعت کتاب متجدد وسره دا زبا چا شمه ویلی ویلا شمه چا ویلا شمه اچانه نه وای کنه دا اوا څنګه شرمه تعامل ده کنه نو دا عوامل ده په خوا په ولا کې ویل کېده موږ وخت ناغه شمه والام دا فرقونه کړی دي بشمه بشمه ده نه بشمه مسمى بشمه ده نو خلک وته بشمه وي دا بشمه نه ده سره شمه ده ها نو الذين يتبعون الرسول فرق کړي چې کتاب او شریعت متجدد وسره او نبی هغه ده چې هغه سره نوی ني خو لیکن دې کې ما فرق سره نسبتی ده الله ته نسبت شي نو رسول له او چې امت ته شي سره نبی ده نه مطلب الامیه پاک باز دی الذی هغه پیغمبر یجدونه چې دوی یجدونه دیموی مکتوبن لیکل شوی داغه صفات اندون دوی سره په تورات تورات کې ول انجیل او انجیل یا مرهم حکم کوي دوی ته بالمعروف و نیکه و انها من کوي دوی ان المنکر منکرنا و یحل لهم الطیبات او تحلیل بیانې دوی ته د پاکو و یحرم علیهم الخبائث او تحریم ښکار کوي د ته د پلیتو د حرام و یزانهم ولری کوي د دین اسرهم د دیغه بوجونه چې ملای ولا ماته کړي د بوجونه هغه سخت حکمونه چې توبه په قتل سره و وغیرہ ولغلال التي او هغه توقون التي كانت لهم کم چې د دې په سټونو باندې پروت دا بندگانو د بندگانو طرف نه کم هغه غلامه والا توکونه په سرونو کې پراته پیغمبر خلک دا غلامه نه آزاد کړ کنه یا ولغلال التی کانت علیهم درس مرواج درس مرواج اغه اغلال د خلکو په سټونو کې پراتو پیغمبر راغه اغه بوجونه لری کړ نو فلذینا کسانا منو به چې ایمان وروړي په پیغمبر وعزروه عزتو کی دد ونصرو او تعاونو کی دد وتبع النور الذي او تابعداریو کې دا غرانا الذي انزل ما او چې د سر نازله ده قران نو لای کدا کسانو هم مفلحون هم دي کامیاب د ختمول نوم نه دي ها ها بس ته ځانو خوانه ونک خا دا یو خبره وره دا تاسو به شاید ویلی می او کم کسان زموږ دلته طریقې سند شوقی نه اخلي لازم نه نای کسانو د پاره زموږ دلته طریقې امتحاني تحریری ناغه با نن ویخه عالمن سټه مې یاد کړو هغه دا خیال مولوی صاحب جوړې ماسپخین درس کوي ماسپخین درس جوړې پورز نه کیږي ځکه 2 بجې خو په کار غو چې کړي وي خو الته پکې دا پرچم ده نو دی وجنه بهرحال ماسپخین د درینو په ځای به دو بجی وي دو بجی ښه مانځه پسې په وخت وشي چې بیا تاسو کو آرام کوي آرام نه یو خدا ده دویمه خبره دا ده چې هغه هغه چا د پاره چې دویم کالی دلته کوم کسانو دویم کال دی نو ځکه چې دو کالو کې قران پوره شي نه په یو کال کې خو پوره نه دی نیم نیم اورید نو بهر حال دغه به یي نه به ماسپخین هغه نه بادي دا دو بجو ان شاء الله تقریبا دو بجو پورې جمع ختميږي دوا یا صدا پاسه دوا خلک دغه دوا له بیا ځان